منونکي دي او دوه رنګ دي درې قسمه خلق شو او د درې واړو صفات درته بیان کړ چې ته او پیجنې یو فریق پنځه صفات د دویم فریق پنځه احوال او د دریم فریق پنځه صفات غو ذکر شو او بیا دو مثالونه په اخر کې داغي بیان شو یا په بل طرز باندې تاسو خدای یو طرز خلاصه شو ور سره بلم داسې لاندې لنډوایو یا په بل طرز باندې چونکه دا ډومبۍ حصہ پاغه طرز باندې دا جوړی کی تر آیت نمبر 176 پورې نو پاغه کی د ډومبۍ حصے خلاصه چې کموا هغه په کم طرز باندې چې هغه به انقلاب دی خو انقلاب کم طرز دی نو پاغه کی ذکر کئ تاثیر انقلاب او دعوت انقلاب د قران انقلابی تاثیر او د قران انقلابی دعوت نو د قران انقلابی تاثیر داده چې چرته راشي خلق تقسیمي خلق سکی تقسیمي خدا تقسیم خلق تفرق دو قسمه دی یاد ساتي یو تفرق للدین دی یو تفرق فی الدین دی تفرق للدين واجب دی لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض یهود او نصارا او سره دوستی مکوي بعض له بعض دوستان دي خلک انسانان جدا کړل هغه فرشتو بخاری روایت ته چې د نبی صلی الله علیه وسلم کوم صفات بیان کړو نو پاره کې یو داو چې محمد فرق بین الناس دا محمد صلی الله علیه وسلم چې دی د د خلق ترمنځ تفریق راوستو اوس تفریق خو بظاهر د وخت کاری نه دا تفریق صحیح دی چې تمیز راشي په مابین د خبيث او د طیب د کافر او د مؤمن کې نو د قران هغه انقلابي تاثیر څه دی نو څنګه چې ویل چې ذالک الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین فورا د تخلق درې ایسو باندې تقسیم شو پسو ایسو پدری ایسو تقسیم شو یو حصہ الذين يؤمنون بالغیب دویمه حصہ ان الذين كفروا او دریمه حصہ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم مؤمنين نو دغه که په دویم طرز تاسو خلاصه بیانوي کنه نو هغه دا طرز دی ښا خجی اوس یا ایه الناس اعبدوا ربکم د دې ځای نه دویم باب شروع کیږي دا دویم باب چې کوم دی نو دا به چلیږي تر آیت نمبر 39 پورې تر آیت نمبر 39 پورې دعوت دی حصے دا دعوت دی صورت دا او بیا دا غی نه پس په دی دعوه باندې 15 دلایل دی په دوو آیاتونو کې نو یو پیر دا دعوه ثابتې په ادله او عقلیو باندې په عقلی دلایل باندې دویمه پیره بیا دا دعوه ثابتوي په انعاماتو اربعو باندې او مغم دلایل هم جوړیږي خو لیکن دا غي طرز لک بدل دی نو هغه په انعامات اربعو باندې سلور انعامات ذکر کړي صحیح شو نو دا طرز به دا خو هغه بیخي مختصره خلاصه شو تفصیل د آیاتونو داسې دی چې په اول دوو آیاتونو کې 21 او 22 آیات کې اولا دعوه ده بیا غي پسې پنځه عقلی دلایل دي بیا ورپسې نتیجه ده بیا ورپسې څه دي نتیجه ده دا په دوو آیاتونو کې د درویشتم آیاتنا و ان کنتم فی ریبن په دې دعوه باندې بیا یو اجمالی شبهه او اعتراض دی نو د اغي شبهه او اعتراض جواب کوي په درویشتم آیات کې بیا د شپږشتم آیات نه دویمه شبهه د دوی تفصیلی دویم اعتراض دی په دې داوا باندې داغي جواب ورته ورکي او دو آغا مثال فواید چې کوم دنو آغا ذکر کړي او بیا زجر ورکي په دریو صفاتو باندې منکرینو ته په وشتم آیات کې نو تر ویشتم آیات پورې به دا طرز روان دعوا پنځه دلایل تقویف او بشارت او دو شبهات او جوابونه یو ځل اجمالی شبهه اعتراض او دویم ځل تفصیلی بیا دا غین اورستو دا یو قسم تداسه وګڼل کچ یو فصل برابر شو 27 پورې د اټایس آیات نه بیا طرز بدل شو مکه دعوه ده یا ایها الناس اعبدوا ربکم خو په کیف تکفرون بالله آیات نمبر 28 کې یو نعمت بیان کی چې هغه ته نعمت الحیات ویل کیږي بیا ور پسې چې کوم دی هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا په دې دا کې ورته بل نعمت پایت نمبر 29 کې بیان کی چې هغه ته نعمت البقا ویل کیږي بیا دا غین ورستو په دیرشم آیات کې وایي قال ربک للملائکه دیرشم یو دیرشم او دو دیرشم او درې دیرشم دا په اصل کې مقدمه د انعام رابع ته سلورم انعام ذکر کړي نو دا دغه درې انعام درې انعام ذکر کړي نو هغه ته مقدمه وتړي پس په آیت نمبر 34 کې بیا سلورم انعام بیان کې اوس جدو له آدم آدم علی السلام ته سجده وکړي بیا دا غینه ورستو ورپسې په ودیر شم آیات کې بل نعمت چې کوم دی هغه سکی هغه بیان کی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه او په دې سره بیا رستو باب ختم کی په یو تتمه سره په تتمه کی بشارت ته زیره ده منون کوتا بیا او تخویف ته چاته نه منون کوتا بیا بیا چې کوم دنه بشارت او تخویف څه کی هغه ورکی صحیح شو په دې طرز باندې بدا باب چلیږي که چرته بل فرض یو سړی بیخی ته بس ته ختی او یو سړی ته تاسو ته چې سورته بقره د دویم باب خلاصه سره نو بس لند بوته دا وای چې لکه الدعوه دا او پنځه په عقلی دلایل دي د شبهات جوابونه تخفیفات او بشارتونه او ور سره وسلور انعامات باندې په دوو طریقو سره ثابتې په ادله او عقلیه او په انعامات اربعه بس وختم بزرنا العالم صحیح شو نو بس بیا به نصیب ها دا خلاصه شو خلاصه میا ده شو کنه ان شاء الله تعالی یا ایها الناس اعبدوا ربکم د مخ کې آیات سره د مخ کې باب سره ربط په دې طرز باندې دي چې په مخ کې باب کې خلق درې قسمه بیان کړل متقیان منافقان کافران اوس دې درې واړو ته په یو आवाज اعلان کوي چې او یا ایه الناس ای خلقو که منافقی که مؤمنی او که کافر مؤمنه اعبدوا ربکم ته خو کې عبادت تر خپل خو په دې استقامت اختیار کا اخلاص پکې نور سیوا کا کافر تی نه کې ته مشرک کې نه نه شرک مکوا اعبدو ربکم یو رب تر د بندگی خاص کا منافقه ته کو پکې دورنګي کې دو مخی پکې کې مکه ودا کار زړه او خپل دی یو برادا کا یو شان کا اعبدو ربکم فجب او فزړه یو شان شر په دغه عبادت طرف کې مکه ودا دو مخی مکه نو درې واړو ته اوس خطاب کوي د درې واړو اصلاح کوي صحیح شو نو دا راغی د پاره یا ایها الناس یا حرف ندا دا تاسو ویل دي ایو دا ایدل تک تنبیه د پاره دی او هام تنبیه ده درې تنبیهات ورته لګول ها درې تنبیهات چې سم راويختی کنه یا ایها الناس اعبدوا ربکم یا ایها الناس خطاب قران کریم کې نلس پیری راغلی دی نلس پیری په قران کې یا ایها الناس خطاب راغلی دی یو پیرا شلمه پیرا راغلی دی خو هغه سليمان علیه السلام په مقوله کې دی وورث سليمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين هغه د هغه په مقوله کې دی باقی چې کوم دی نو دا ټول د چا پاغه کې دی د نبی صلی الله علیه وسلم خطاب دی او دا زمون د پیغمبر پورې خاص دی د دعوت په وخت کې د دعوت په وخت کې عام خطاب زمون پیغمبر پورې خاص دی د نور انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام خطاب بسو یا قومي اب څنګه هغه بخپل قومونو تراتل کنه لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله أغتول يا قوم هغه کتاب د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نه چې نقل شوی دی نو تقریبا و دیر شپری هغه په قران کې راغلی دی و دیر شپری خو زمونږ د نبی چون کې ټول خلکو تر علی ګل شوی دی خو شوی وما ارسلناک الا کافتا للناس خو شو ټول خلکو تر راغلی دی ځکه خطاب عام دی یا یوحنا سره راغلی یا یوحنا سره بعضی علما وایي چې ایوه الناس په مکی صورتونو کې راځي هغه دا د مکی صورتونو په هغه امتیازي خصوصیاتو کې یو یا ایوه الناس ګرځولې همون وای نه په مدني صورتونو کې مراجعه ور سورته بقره مدني صورت ته یا ایوه الناس په کراغه کرانه ده سورة النساء مدنی سورت ته یا ایها الناس اتقوا ربکم ها سورت دغه چې کوم د حج هغه مدنی سورت ته یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یا خو مکی راځي بهر حال خو لیکن دا چې په مدنی سورتونو کې یا ایها الناس راځي اعبدوا ربکم اے خلقو دلته کې دا اول جن چې دی نو دا په ور قیاس ته عاطف ته خدای چې نبی صلی الله علیه وسلم انسانانو تم راغله دي جنات تم راغله دي نو اصل کې یا ایها الناس والجن اے انسانانو جناتو اعبدوا ربکم خو چون کې اول مخاطبین انسانان دي په دې وجه باندې یا ایها الناس وای هغه وسره مراد دي جنات اعبدوا ربکم بندگی خاص کوي خپل رب لرا بندگی خاص کوي خپل رب لرا اعبدوا ابن عباس وی رضی الله تعالی عنہ چې په قران کې راشي نو په معنا د وحیدو سره برازي څه سره برازي وحیدو سره ولی ځکه وجه دا ده چې خامخا عبادت خو یو څوک د چا کوي عبادت خامخا یو څوک د چا کوي کته وای چې نه بعض خلک خو سیکولر دی هغه د هیڅ عبادت نه کوي هغه د انسانانو عبادت کوي هغه د یو الله عبادت پرې خده نو د انسانانو عبادت کوي ښا ګورې دا یاد ساتي الله تعالی دا انسان حر پیدا کړی د عبد پیدا کړی د انسان په اعتبار د نور انسانانو سره خو حر پیدا کړی دا یو الله چې یو الله غلام چې د خلکو د غلامۍ نه څه شوی آزاد شو او د جمهوریت فلسفه صدا د الله نه ازادي ا دغه تعریف کوي کنه ارسطوی تعریف کوي بیا ابو نصر فارابی ترا نقل کوي فارابی کې هغه داسې کوي المدینه الجماعیه هي التي قصد اهلها ان يكونوا احرارا ويعمل كل واحد منهم ما شاء چې دغه جمهوریت ملک کم تویل کیږي چې د اغي چې کم اوسیدونکو دی هغه آزاد دي او هر یو چې څنګه وغواړي هغه شان کار کوي نو ځان ازادۍ خود چانه اصل کې ازادۍ د الله د غلامۍ نه دغه یو آئین پاکستان راواله کنه د الله د غلامۍ نه فازات شي خو د 18 کروڑ او د 20 کروڑ عوامو په وړاندې بیا سیده لګي کې نه لګي بیا بم دې د عوامو د رائے تابع وي چې هغه په کې څنګه ترمیم غواړي هغه په کې څنګه تغییر غواړي هغه په کې څنګه تبديل غواړي هغه شان بکې کې بنه کوي دا ولې ځکه د الله د غلامۍ نه ځان آزاد نو د الله د غلامي چې څوک د الله غلام شي هغه د مخلوق د غلامي نه وځي ځکه چې صحابهونه پښتنو شو په وخت دعوت کې به پښتنو شو تاسو څه مقصد دې څه غواړي لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد خلق د دین او باسو چې د بندګانو د بندګۍ نه او باسو او د رب العباد بندګۍ ته بوزي پوه شئ او چې کله د رب العباد د بندګۍ نه راو باسه نو لازمی خبره ده یعنی دا دواړه یو بل سره سدي دا ضدین دي چې یو وی بل بني چې بل وی بل بني بلکې نقیزه نه وګڼه چې بالکل ارتفاع ناممکن ده چې یو نوی بل بخا مخاوي چې څوک د بندګانو غلام نه وي هغه د الله غلام وي چې څوک د الله غلام نه وي هغه د بندګانو غلام خامخا وي خامخا به راضي او د چا وسکیږي غلام کیږي با نو اعبدوا ربکم وحدوا ربکم فی العباده توحید قبول کړي د الله تعالی په عبادت کې د الله جل جلاله توحید قبول کړي نو ځکه موږ د پښتو معنی غوچون کې په دغه بیا څوک نه پويږي نو موږ وایو بندگی خاص کوي الله لرا څنګه وایو بندگی خاص کوي الله لرا خاص کول معنی د وحیدو د اصل کې بندگی خاص کوي رب لرا بیا عبادت چې ګورئ عبادت معنا خو مې ته کړې وکنه چې نهایت الخضوع على وفق ما كلف به مع اعتقاد الوهیت المعبود چې داسې انتهایی عاجزی کول په هغه طریقه باندې چې په کومه په دې مکلف دی سره د عقیدی د الوهیت د چانا د معبود د الوهیت د معبود چې الوهیت د معبود سره مارته وی چې بعض صفات پکې ومني یا دا قدرت ومني یا علم ومني یا دا غي سره چې کوم لوازم دی هغه سره ومني نو بس دا سره د الوهیت د معبود دی بیا د عبادت اطلاق چې دی هغه په دریو سیزونو غټو باندې کیږي سو باندې کیږي دریو باندې یو کو په نوسکو باندې کیږي نوسک منځ روزه حج زکات عبادت مالی او بدنی دې ته سویل کیږي نوسک ورته ویل کیږي دې ته نوسک وای په اصطلاح دویم نمبر د عبادت اطلاق چې دی کنه دا ګوره کله کله په دعا باندې کیږي ښا په سبا باندې کیږي په دعا لکه سورته مؤمن کې براشي وقال ربكم ادعوني استجب لكم رب تاسو وای چې ما نه غواړی زبه در کوما ان الذين يستكبرون عن عبادتي یقینا کسان چې لوی ګړي ځان عن عبادتي نو ټول مفسرین څه معنی کوي عن دعائی د دعا د معنی عبادت په معنی سره لري د دعا نو قران کریم کې دویم اطلاق ته عبادت سره هغه دعا ده دریم اطلاق په قران کریم کې عبادت هغه طاعت ده څه شی ده طاعت ها الم اعهد الیکم آیا ما وعده نه واغست ستاسو نه یا بنی آدم ای بنی آدم الله تعبد الشیطان چې تاسو به عبادت نه کوئ د شیطان د شیطان عبادت خو خلق نه کوي لیکن د شیطان خبره مني نو عبادت په درې مطلق څه دی هغه طاعت دی او ما تاسو ته ویلو چې ځکه ابن عباس یې معنی کوي ایا کنا عبدو کې چې لکه نوحد ولا نطيع غيرك مونږ ستا وحدانیت بیان او ستا نه غیر د بل چا نه منو د بل چا نه منو نو دریم نمبر څه دی هغه طاعت دی طاعت لذاته من تبیا ویلو چې یو د دیو جن چا طاعت کول دی چې الله تعالی ویل د طاعت کوي په هغه کې چې ما ویل دي لکه طاعت د امیرانو چې مونږ کوو نو خو هغه طاعت فی معروف کنه دا هغه ذاتی قانون خو نه منو کنه چې هغه ذاتی قانون د ځان نه جوړ کې د قران سره مخالف وي او چې دا ومني په ځان باندې دا لازم وګڼي نه نه دا مونږ نه منو سلورم نمبر د عبادت اطلاق په قران کریم کې هغه په حکم او قانون باندې فیصله کول فیصله کول پاغي باندې د قران کریم د عبادت اطلاق کړی دی هلته د عبادت دا مقصد دی چې د الله جل جلاله نه غیر د بل چا په قانون باندې فیصله مکوي ښا او ذکر ته ما ویلو چې سرخسی په اول کې وایي واعلم ان القضاء بالحق من اقوى الفرائض بعد الايمان بالله تعالى واشرف العبادات لأجله أثبت الله تعالى لآدم عليه السلام اسم الخلافة فقال إني جاعل في الأرض خليفة مبسوط کې سرخسی رحمه الله فرمایي چې پوه شه په دې خبره چې د الله په قانون باندې فیصله کول دا سدي وای دا د عبادت نه دي دا من اقوى الفرائض بعد الايمان د فرائض د اقواو د اقوا قسمونو نه دي د قوي قسمونو نه دي بعد الايمان بالله پس د ایمان بالله نه واشرف العبادات او د عبادت کې د ټولو نه بهترین عبادت دی لاجله اثبت الله تعالی لآدم علیه السلام اسم الخلافه د دې وجنه الله تعالی آدم علیه السلام ته نوم د سور کړو د خلافت ورته ور کړو خلافت ورته ثابت کړو او وقال انی جاعل فی الارض خلیفہ او دا ورته وی چې دا سدي دا انی جاعل فی الارض خلیفہ او عمر رضی الله عنه خپل دغه ته حکم لګو چې دا الله په قانون فیصله کوي فان القضاء فريضه محكمه والسنه متبعه ځکه قضا چې دا محکمه فریضه ده او سنت سره متبع ده اتباع د سنت ده نو اعبدوا ربکم بندگی خاص کوي رب پلرا دا ټول قسمونو ته شاملېږي ورستو به پیرام کی فلا تجعلوا لله اندادن کړه ته بیا ویما دا ټول قسمونو د عبادت ته شامل دي ښا عبادت ته نفسکو الله لره کوي دعا د الله نه غواړي او طاعت د قانون د الله کوي فیصله د الله په قانون کوي دا ټول پکې راځي ښا اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اوس دعوی نه پس دا دلایل شروع کیږي الذی دا موصول دی سره د سلینا خلقکم دا سله دا موصول سره د سلینا په معرض د دلیل کې ویخه اذ هو الذی ولید هغه عبادت کو زکه چې هغه الله غذات ته خلقکم چې تاسو پیدا کړی خلق پیدا کول په یو سیس کې روح اچول دغه ته ویل کیږي لکه په دې ځای کې راغلی دی یا قران کریم کې سورته نحل کې براشي والذین یدعون من دونه لا یخلقون شیئا وهم یخلقون التم په معنا د روح اچول سره دی کله به خلق په قران کې راشي خو په معنی د تصویر ورکول سره برازي صرف تصویر ورکول لکه عیسی علی السلام وای انی اخلق من الطین کهیئه الطیر یقینا ز جوړو ما ز شکل ورکوم من الطین د خټینا کهیئه الطیر پشان د شکل د مارغو د مارغه غون د شکل چې کوم دنو هغه د سکوما ورکومن الته اخلقو په معنا د اوسورو سره دی تصویر ورکوم کله خلق راضی په معنی د دروغ جوړولو سره لکه را بشي په سورت عنکبوت کې انما تعبدون من دون الله اوثانا یقینا تاسو بندگی کوي غیر د الله نه اوثانا د سلیو وتخلقون افکا او جوړوي تاسو دروغو داخلي چلتوای چې پیدا کوي تاسو دروغو پیدا کول معنا نه دالته کې ښا الته سمانه ده الته د جوړولو معنا ده کله خلق راضی په قران کریم کې په معنا د اعضاء سره سره اعضاء ومن نعمره ننكس في الخلق او مونږ چې چاته عمر ورکو نو کمزوری را ولو کمی را ولو فل خلق په اعضاء داغه کې داغه پاندامونو کې کمزوری راشي بیا د چای پیاله یې نشي نیولای خیال مو دی کنه دا شو کله به خلق قران کې په معنا د مخلوق سره راضی ښا و ما كنا عن الخلق غافلين او نه یو موږ د مخلوق نه بے خبره نه یو موږ د مخلوق نه بے خبره دا مختلف معنی به راضی خو غوته تراړو مز کنه چې ډیر واخ اخلي کا ډیر واخ اخلي الذي خلقکم نو الله غزاد ته خلقکم چې پیدا کړی تاسو تاسو پیدا کړی یې روح در کې چولې دې جوړ کړی دا ټول کار الله تعالی کړی دی والذین من قبلکم او هغه کسان پیدا کړی دي من قبلکم چې وړاندې تاسو نو لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو تقوا دار شئ ها دې د پاره چې تاسو تقوا دار شئ یو معنی دا کړی د مفسرینو دا لعل په قران کې راځي د پاره د سچي د پاره د لعل اس په قران کې نه لعل په عربي کلام کې په معنی د رجا سر راضي امید ده خایي دی معنی په پښتو کې خلق کوي تاسو به شایي شي وای نو سب وای والله علم کوښ وی خایي دی معنی مونږ کو او کېدای شي معنی کو چې کېدای شي داسې وشي دې د پاره چې داسې وشي یو کېدای شي د کېدای شي په معنا د یوم معنا د یمکنو ده هغه د لای ته معنا کېدای شي دلته کې لعل چې کوم ده نو هغه سره په معنا د دغه د پاره د دې د دې پورا پوه شو کنه نو دغه معنی ها لعلکم تتقون خو لیکن په عربي کلام کې خدا ته قران کې چې راځي نو نصفی و غیره وای چې لعلک معنا د کای تعلیلیه سره د الله کلام کې خدا نه کنه چې دې د پار اکی دی شي کې دی شي وبشي په وبنشي پوه شو کنه نه دلته کې بل عل په معنا د سره کوي په معنا دې د پار به کوي کای په معنی سره به کوي کای تتقون دې د پار چې تاسو څه شي تقوا او کید الله نه او یری کید الله نه یو معنا دا ده دویو معنا دا ده کای تتقون کای تسیرو متقینا دې د پار چې تاسو متقیان شئ یلکه ته خو غواړې کنه چې زماره متقی جوړ شي اول کې د متقی تعریف اورېدل چې ډېر خاص اړې دی غواړې چې ځان نه متقی جوړ کړي نو الله وایي د متقی کېدو فارموله درته خم فارموله صدا اعبدوا ربکم اول شی په تقوا کې سره توحید دی توحید اومنه متقی بشي که توحید نه منی ګور بیا متقی کیږي نه بیا د تقوا څخه کم دنو هغه در کې نشی راتلی ها دا شو خدي اوس والذین من دای دلائل شروع کړل اول دلیل ویلو ښا الذین الذی خلقکم دا د یو دلیل ته تمر والذین من قبلکم دا غی سره د داخل نه پکې ښا دا ټول د انسانیت د تخلیق خبره کوي دا پاره کې ور داخل دی اوس دا سوال دی چې دا والذین من قبلکم یولوی دا ځکه وی چې د دهری سوال ختم شي دهریانو ته چې وای ته چا پیدا کړي وای د پلار پیدا کړي مخه صحیح شو چې هغه پلار دې چا پیدا کړي وای هغه زما پلار پیدا هغه پلار پیدا کړي هغه داسې عقیده لري الله خو هغه نه مني کنه نو دا هغه جواب ورکړ چې نه نه نه والذین من قبلکم استانا مخکې غوم یو ځای باندې سلسله ختميږي کبه نه ختميږي آدم علی السلام ته ورسیږي چې الته هغه چا پیدا کړو بیا به درنه لار ورکه کتی مادی ته واړې لکه د ډارون په شان دی نو ماده چا پیدا کړی و پښوی د بیا به اخیری راځي ستا دی خبره ته برادي چې او الله تعالی پیدا کړی ها الله تعالی پیدا کړی دا ماده هم الله پیدا کړی دا کم دی بکیفیت الاعیان کیفیت د اعیان دی هغه بیا راځي خدا بل دغه شو اول دا شو ها الذي جعل لكم الارض فراشا اوس دویم دلیل درته ذکر کوي چې وو دلیل نفسی می درته ویلو ستا په نفس کې دلایل د قدرت ته الله دی ښا ستا په نفس کې دلایل د قدرت ته الله دی تظن بانك جرم صغير وفيك انت والعالم الاكبر ته خو دا ګمان کې چې یاره زه خو ګندل یو وړوکی غونته کې جسم یما لیکن پتا کې الله تعالی یو لوی عالم چې کوم دی غرا جمع کړی دی خلوی عالم دې درکې هغه ته وګوره نو دا اوس ته وای چې ښا فزان د ذهن نخلاصي کې په عالم اصغر د ذهن خلاص نشو نو راشه دویم دلیل عقلی وګوره عالم اکبر تلارشه الذي جعل لكم الارض فراشا دا دویم دلیل عقلی دی او د کوم قسم نه آفاقی دی او په آفاقی کې کم یو دی ها ارضی دی خاص تلی دلیل دی د زمکه دلیل درته پیش کړي چې زمکه ته وګوره ها الذي او زمکه ذکر مخ کړه زمکه ذکر مخ کړه چې زمکه د اسمان نه چونکه اول ستا نظر په زمکه لګي ها نو دا کته ګوري نو د کته نه دلایل والا دلایل الذي خاص الله غزاد ته جعل لكم الارض فراشا چې جوړ کړی د تاسو د پارزمکه فراشن فرشو فرشا فراشن معنی کوي دوی سهلن نرمه ده داسې نه ده داسې نرمه هم نه ده چې تو پکې د کده خټو ون خلی پکې او داسې سخت هم نه ده چې ته پکې هیڅ کار نشې کولای یوې پکې کې ځان لا پکې فصل کاری دک معنا دای تشبیحا ورته فراش وی فراش په اصل کې د قالین او تلای ته ویل کیږي پوه شو کنه دای ته فراش ویل کیږي خو لیکن دلته کې فراش او تشبیحا زمکه ته وی چې ګوره زمکم داسره لکه فراش زمکم داسه دا لکه فراش چې ویخه قران کریم کې د ځمکه مختلف حالات بیان شوی دي مختلف حالات یو صفت سره فراش ته لکه سورته زاریات کتا سو ګورئ آیت نمبر 48 صحیح شو خیر کله کله بلګ راړو ښا سورته زاریات تاسو ګورئ هغه کې آیت نمبر 48 کې براشي الته د ځمکې صفت څه بیان کړي هغه فراش لکه څنګه چې دلته بیان کړي ها وښتمه سپارخه د زمکه په صفت کې مد راځي صبر راځي مد مد معنا راخکل راکاګل چې را خوړې کنه نو هغه راځي لکه سورته حجر آیت نمبر 19 تاسو ګورئ سوار لسمه سپاره کې سورته حجر دی اداغي آیت دی 19 نمبر ښا الته د زمکه په صفاتو کې دتا مد چې کوم دنو هغه ذکر کړی دی پیدا مکړو سوار لسمه سی پاره اول کې راځي والارض مددناها او زمکه مددناها مونږ غړولې ده راخ کلمو ده والقینا فیها رواسیا او کې خو دې مودي په دې ځمکه کې بیا غرونه مضبوط مضبوط و انبت نارا زرغون کړي دې مونږه فیها په دې ځمکه کې من کل شیء موزون دا هر شینا چې هغه موزون مقدر مقدر دې د الله تر طرف نه په خاص انداز باندې دغه رنګي کله په صفت د زمکه کې به مهد راځي صبر راځي مهد لکه سوره النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم پښوی او نو په هغه کې بس راځي مهد بلدی په صفت کې راځي په آیت نمبر 6 کې ها پیدا مکو علم نجعل الارض مهادا ایا مونږ مکه نه د ګرځولې ځای د آرام ځای د آرام پوه شو کنه نو دا ال تراغله دی کله به په صفت کې قرار راځي زمکه ته وسوي قرار ورته وي لکه سوره مؤمن ها 25مه سپارا سلور شپیت آیات 64 نمبر آیات ها سوره مؤمن دی الله الذي خاص الله غذات ته جعل لكم الارض قرارا چې ګرځولې د تاسو لپاره ځمکه ځای د قراری ها دا شو کله به کوم دی د ځمکې په صفت کې راشي بسات ها صبراشي بسات بسات هم دغه تویل کیږي تولای وته مونږ وای ته تنیالی وای ها سورۃ نوح ګورئ یو کم دیرشمه سپاره پاره کې نو لسم آیات دی سورۃ نوح پیدا مکرون والله جعل لكم الارض بساطا الله تعالی ګرځولې د زمکه ستاسو لپاره بساطن ها دغه بسات ګرځولې دی تولای دا نیالی دا پوه شو کنه دا نه ګرځولې ده کله به ته د ځمکې په صفت کې کفات راځي صبر راځي کفات کفات معنی راغونډول صورت مرسلات د دې یو کم درشمې سپاره اخیری صورت ته صورت مرسلات او پاره کې آیت نمبر دے پچیسوں علم نجعل الارض آیا نه دا ګرځول مونږه زمکه کفاتن کفاتن را غونډون کې چې را غونډول کې خلک ټول را غونډ کړي دي مخلوق ټول پکې پروت دی دا دې کله به په صفت کې دحوه راځي دحوه غړول دحوه استوي غړول تا سورته نازعات کې د پسې سورته نازعات وګورئ او پاره کې د آیت نمبر 30 شپږم آیات کې والارض وما طحاها او قسم ملي پزمکه باندې وما طحاها وغذات چې غړولې ددا او تحوا او دحو دحیه کې بیا فرق راځي هغه بیا کو په خپل ځای کله به مستقر راځي مستقر سورته بقره آیت نمبر 36 وګورئ سورته بقره آیت نمبر 36 ها آیت نمبر 33 کې سره راځي ولکم فی الارض مستقر او استاس د پاره پس مکه کې مستقر زائد قراری او د آرام دو سیدو دے دا دا معنا شوخه نو دا سدی دا د زمکه مختلف صفات راغلی دلته کې کم صفات راوړو دلته کې صفات راوړو فراش دا فراش ټول ته شامل دی ها ټول ته شامل دی په دې کې هر سره راځي فراش غوړې دلیم وی ها فراش را غونډون کې وی چې پای کې هر شی را دا کیږي چې حکم داغې د پاره جوړ شوی هغه پکې را غونډيږي فراش چې کوم دی هغه سوي زائد آرامون وی ها قرار وی مهاد وی دغه رنگ چې کوم دی نو په فراش کې دا ټول معنی پرتی وي نو سورته بقره مار ته وی فستات القرآن نه کنه نو په فستات کې به ټول جوامع چې کوم دی ټول معنی جامع معنی جامع لفظ په فکر اخري ها دی وجنه وی الذي خاص الله غزاد ته جعل لكم الارض خلق لكم الارض بعض معنی کوي بعض وی جعل معنی د سیر سره دی سیر لکم الارض ګرځولې ده ستاسو دپاره ځمکه فراشا فرش سهلا لینا دا یې درله ګرځولې ده ځمکه ځای د ارام هم دی ځای د قرار هم دی ځای د اوسېدو هم دی دا ټول پکې دي والسماء بناء او ګرځولې ده ستاسو دپاره السماء اسمان بناء بناء آبادې مضبوط معنی دا ده چې بنا ان چت بنا معنی څه ده چت زکه چې آبادی چې پوره کیږي نو په چت پوره کیږي ته دیوال نه وخېږي خو چې در سورې په چت نه یې چولې نو تراغي پر خدا نه وای کنه چې آبادی پوره دی نو دی معنی څه ده بنا ان معنی ابن عباس کې رضی الله تعالی عنہ وای سقفا محفوظا څه شه دی سقفا محفوظا دی او دا صفاتونه دغه اسمان په قران کې راغلي دي سورة انبیاء وګورئ آیات نمبر 32 ولسمه سپاره کې پیدا مکړو وجعلنا السماء او جوړ کړی د مونږه اسمان سقفا محفوظا اغه چت ساتل شوی چت ساتل شوی محفوظ دی څوک ماتول نشي څوک واپس ورتلی نشي څوک ورنږدې کېدې نشي کنه نو دا سقف محفوظا دی وهم عن آیاتها معرضون او دوی د نشانو دا غینا سکه مخ اړی مخ اړون کې دي دغه رنګ کله د قران کریم امساک په صفت کې ذکر کوي چې دا څه دی ساتل شوی دی الله یې ساتي ښا لکه سورت حج دی پسې سورت ته هغه آیت نمبر 65 وګورئ پیدا مکړو آیت نمبر 65 الم ترى آیات نګور ان الله سخر لكم ما في الارض چې الله تعالی تابع کړی استاس د پاره چې پزما کې ول فلکا او بیړی تجری فی البحر چلیږي په سمندر کې به امره په حکم د الله و یمسک السماء او ساتی الله تعالی د اسمان د سنا ان تقع علی الارض چې را پریوزی پزما کا باندې الا باذنه مگر په حکم دا غبانې چې کله وغواړي ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله تعالی په بندګانو خپل په خلکو خپل باندې خامخا نرمي کوونکې او رحم کوونکې دی کله به په صفت کې وسعت راځي وسعت اس کلاواله سورته زاریات وختیم تاسو راځته هغه هغه آیت نمبر 47 تاسو ګورئ سورته زاریات او اسمان مونږ جوړ کړی دی هغې لره بأیدن په خپلو لاسونو سره په خپل قدرت سره و انا لموسعون او یقینا مونږ فراخون کیو د دې اسمان ها دا وګورئ کله چې کوم دینو د دې په صفت کې راځي چې بلا عمد دی ستنی نشته یار ستنی نشته به ستنی ولاړ دی سورته الرعد 14 سپاره کې آیت نمبر 2 ګورئ آیت نمبر 2 بغیر د ستن نه ترونها چې تاسو وینئ هغه ستن داسې ستن نشته دی ښه داسې ستن نشته دی کله به په صفت کې برابرواله راځي تسویه سورته نازعات آیت نمبر 27 وګورئ سورته نازعات ښا رفع سمتها پورته کړي دي ها وسفسواها نو سې کړي دي برابر کړي دي هغه دا سړي مختلف صفات د قران هم راغلي دي ها خدل ته تسوي والسماء بناء نو چې بنا شو کنه نو بنا کې دا ټول خبره راځي بنا پکاره چې مضبوطی پوه شو کنه نو السقف المحفوظ اوچتای نو السقف المرفوع پوه شو کنه دغه رنگ چې کوم دی پای کې وسعت پکار دی و انا لموسعون پاغه کې برابرواله داسې نه چې چت یو ځای او چت یو بل ځای ښکته یو په کې بیا ودری کنه هغه نه پکار نو وا دغه وی پس رفع سن کها فسواها الله تعالی برابر کړی دا نو دغه شانتی د دې مختلف صفات چې کوم دنه سکیږي هغه په قران کریم کې راغلي دي خو سوره بقره جامع سورت ته نو پاغي کې ورته بنا وي خټه هغه ټولو ته شامل شو اوس زمکی و اسمانونه وخه اسمانونه بودا و واړه الله تعالی پیدا کړی الله الذي خلق سبع سماوات الله تعالی غزاد ته پیدا کړی دی واسمانونه ومن الارض ودزمکنا مثلهن په مثل د دې باندې دومره زمکه پیدا کړې دي دومره زمکه دي دا څنګه دي یاره مونږ ته نه لګي پته صحیح خبره ده اسی امام رازی د فلسفي سړی د کله کله پکې وای اقالیم سبعات مراد دي خو شو کنه و بری اعظم ته مراد دي لیکن علما وای چې نه دغه نه مراد و زمکه دي د اوو ځمکو کیفیت څنګه د مونږ ترنه معلوم کم مخلوق پکې اوسېږي یاره مونږ ته څه پته ده په چې خو الله پیدا کړی دا یو پکې مونږ ته معلومه ده والسماء بناء او اسمان ګرځولې ده بناء چت مضبوط وانزل من السماء ماء او را وری د اسمان نوبو را وری الله تعالی من السماء د پورتنا السماء مراد دې کې څه ده پورته ښا مراد ته وریاض د ما تاسو ته د سما اطلاقات ویلو کنه او سورة واقعه کې وایي اانتم انزلتموه من المزن مزن هم هغه سپینې وریځې ته ویل کېږي نو معلومه دا شوه چې دا څه دي دا دغه دی دا من السمان مراد دی ده کې مطلق اوچتوالی دی او مراد ترې وریځ ده ما ان اوبه اوبه چې کوم دی مونږ راوارو قرآن کریم کې د اوبو تذکرم ډېره راغلې ده اوبه د اسمان راغلي دي اوبه د بحر راغلي دي اوبو د جنت تذکرم دا جهنميان به جنتیانو ته وای سبو ته وای ونا دا اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علينا من الماء فمون باندې خو لګي وبراتوي کې نو جنت ته وبو تذکرم پکشته دي وانهار من ماء غیر آسن دا رنګ په د اوبو اطلاق په نطفه د انسان باندې شوی دی خوښ کنا مونږ تاسو پیدا کړی مما امهین د پاره د ګټ استاسو د رزق اطلاقات نه لته ویلي اوس ګورس فائدې راکړه صحیح چې یو معنا د نفع سر راځي رزق لکم نفع لکم د پاره د ګټ استاسو اوس فاخرج به دا بیا وانزل من المعصرات ماء سجاجا فاخرج به نسبت بیا الله تعالی کو چې دې طرف ته اشاره وشي چې دا پس نه راز ورغونولم د الله تعالی کار دی منبتم الله تعالی دی هر قسم نه چې ټول پکې راجم شي را داخل شي پکې ښا سورت اعراف کې دا دې معنی تاسو کته شي آیت نمبر 57 ښا اتم سی پارا کې ستاون آیات ها وهو الذي خاص الله غذات يرسل الرياح را لګي بادونه بشرن زیر ورکون کې بین یدی رحمته مخکې د رحمت د الله باران نه حتا تر دې پورې دا قلت چې کله اوچت کې دا بادونه صحابه نه غوري استقالن درنا سقنا هون مونږه سوکو مونږه او شړو دا وریز لبلدن اغا اغا کلیتا اغا خارتا میتن چغا وچوی میت دلته کې معنی نه وچ کذالک نخرج الموت لعلکم تذکرون دا رنگ براو با سمونګه مړی دی لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ نو دا څه دی من الثمرات هر قسم میوه معنا کوي القرآن يفسر بعضه بعضا هغه دا ته تفسیر وکړو چې من من تبعیزین نه من استغراقی دی ها من کل ثمرات هر قسم میوه هر قسم غلی رزق لكم نفع لكم ترا نفر استاسو لپاره دلته اکثر خلک نه معنی د میوه کوي خو میوه مو نه ده ضروري غلا وای نو بیا ملا صحیح دی ښا خوښوي او غلا اهم نه بلکې هر قسم آمدن دی خدغه آمدن د زمکه تک غلا ویل شنو بیا صحیح ده خوښوي آمدن چې کوم د زمکه هغه ته مراد ده ځکه په دې باران سره فقط دغه نه کیږي صرف میوه خو نه کیږي کنه میوه خو فاکهه او ته په عربی کې سړیا خوښوي دا ثمره نه ثمره غلی ته وایي نو هر قسم غله پکې رااله چې هغه دانی دیو او مطلب غنم دیو جوار دیو کم تخری باز خری او باز نه خری و چې کنه باز نه بیا نور څه کارونه ته اخلي کنه سارولې ورکی باز چې کوم دی هغه اول دی بیا کپڑے ته جوړې مالو چونه دا قسم سيزونه چې کوم دنو هغه پکې راځي ښا ځکه موږ د رزقن معنی په دې ځای کې نفعل لكم وکړ چې ټول خوري نه ته تو وای چې رزق لكم خوراک دې ستاسو لپاره نو په دې کې خو بعضی موږ نه خورو کنه بعضی خو څه کو بعضی موږ خورو نه هغه دوايي کې استعمال شي بعضی په سارو ته استعمال شي بعضی غوستلو ته استعمال شي بعضی بل څه ته استعمال شي نو دا ټول پکې راغلي اول دلیل نفسی بیا دلیل ارضی بیا دلیل سماوی بیا دلیل جوی او وستی پوه شو کنه مینځنه دا ټول یې تراول فلا تجعلوا اوس چې کله دا کارونه الله کوي دا دلایل ورته وي چې دا کارونه څوک کوي الله یې کوي او دا دلایل دلیل خو به هغه وای چې مسلم وي خصم یې سره مني پوه شو کنه دا ټول ولا ان سالتهم من خلقهم ها دا تاسو ته وي تاسو چا پیدا کړی لا یقولن الله و یلا پیدا کړی دا معنی چې دا معنی نو بس اعبدوا ربکم بندگی خاص کوي الله لرا دا کارونه چې الله کړی دي په دې کې وسره هیڅوک شریک نشته نو چې په دې کې وسره شریک نشته نه په عبادت کې وسره ول شریک جوړه ده الله باندې بیا سره په عبادت کې شریک ما جوړاوه فلا تجعلوا لله اندادا نو ما جوړوي الله لرا اندادن شریکان دای پسې نتیجه راوړه ښا چې دا پینځه خو دې ومنل چې و دې منل نو فلا تجعلوا لله د دلایل نه پس چې راشي ما تاسو ته سبي نتیجه وي نو فلا تجعلوا لله مجوړوي الله لرا اندادن شرکا وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو خپويږي په دې خبره چې نشته د هغه سره شرکا د هغه سره شرکا نشته دی اوس انداز مې ته ویلو جمع د ند دا ند چاته ویل کیږي شریک تا ند اصل کې ویل کیږي المنازع المساوي هغه مقابل چې د سړي برابر دی ته مقابلی ته ولاړ دی او برابر دی دی ته سویل کیږي ند او جمع سرازی انداد راځي خدا لغوي معنی ده په عرف کې ند دی ته ویل کیږي چې بس مساوي وي چې مساوي وي او هغه مساوي بیا په ټولو صفاتو کې نه دی بلکې په یو صفت دوه کې ته مساوي کې نو دغه ته سویل کیږي مساوي ویل کیږي لکه نبی صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي خبره کوله وی ان شاء الله وشئتا که الله وغواړي او تی وغواړي نو په یو ځای راوړل نو نبی اسلام ورته فرمایل اجعلت لی اجعلتنی لله ندا آیا زه تا د الله مساوی وګرځولم ما د الله مساوی غنی پوه شو کنه او دا خبرم دا چې ګوره دلته کې انداد نه مراد معنی د مقابل ذکر نه مراد چې دوی په خپل باندې دا مشرکین چې دوی دا خپل شرکا د الله مقابل نه ګرځول دا اوس بریلیان خو کله کله مقابلو ګرځي باقاعده دا خو دا غي نه پسې ورتیر شي دوی خو وای عبد القادر جیلانی چې کوم دی هغه د دسګیر ټکی تاسو کتلې لولاک رساله کې لولاک رساله کې چې عبد القادر جیلانی د دسګیر ولې وای دستګیر ورته وای صحیح کنه دستګیر ورته وای ځکه وای چې الله تعالی او د په یو ځای باندې وو د الله پاک نعوذ بالله ثم نعوذ بالله په او خو د لولا کې رساله کې دې تر ځان نه وایم دا د لولا کې رساله راځي خو شي د الله پاک په او خو د وجه عبد القادر الله سره کلا سي ورکو او الله تعالی راټینګ کو پوه شو کنه وای په دې وجه ته سوي لکه کې دستګیر ویل کېږي دا غي د وجه نه په اطلاق دستګیر کې نعوذ بالله من ذلک دا بالکل دا کوي وای دا الله تعالی حکم وکړو چې فلانی روح قبض کړي هغه کې وای د عبدالقادر جیلانی چې کوم د هغه یو مرید او د هغه د معشوقي روح پکې و چې دا هغه روح پکې و یا هغه هغه عبدالقادر جیلانی ته پجړا شو چې زما د معشوقي روح ملک الموت یوړو او ډیر سخت خپه مو پسې او دادې عبدالقادر جیلانی ملک الموت راګیر کو وی والو غټول روحونه ته چې هغه اورد باندې کم قبض کړو هغه ته آزاد کړو هغه ته څه کړل هغه ته آزاد کړل دا غم پکې عبد القادر جیلانی خلک دغه جوړو جارانی خلک له جوړول خدای دې غرق کا خو چې دا الله لوی ولیو دا څه قسمت دی دا الله تعالی سره سره جوړي دا مقابل انداز باقاعده جوړي او هغه مشرکان چې هغه خو وایي چې نه لوی الله خو الله دی لوی الہ الله دی خو زمونږ دا چې دین دوی له سره اختیارات ورکړي دي نو ګور انداد چې ویل کیږي نو په معنی د شرکای مساوي سره نه دا چې مطلب دا لري چې شرکا مقابل معنی نه ده ځکه فقہ اکبر کې دغه وایي چې الانداد الشرکا علی قاری شرح الفقہ اکبر کې وایي رحمه الله الانداد هم الشرکا سواء کان من الاصنام او من الانام کاغه د اصنام نبی د بوتانو نبی او کده انام د خلق نبی خو چې شرکای د الله تعالی او بیا راته ما وی چې شرکت په ټولو صفاتو کې نه مراد خو په یو صفت د صفاتو د اولوهیت کې سره څه کې شریک کی نو څوک وته عالم الغیب وای خو شو کنه څوک ورته دغه متصرف وای خو شو کنه څوک حاجت روایو څوک غنی څوک مختار کول یو څوک جوړ کی څوک پس را پاسی او هغه چې کوم دنه وته وای دا قانون ساز دی بس د کامل اختیار دی چې څنګه قانون جوړه وړي منو دا ټول پکې راځي ښا فلا تجعلوا لله اندادا دلته شرکا ونه وي فلا تجعلوا لله شرکا ولی مخاطبه د يهودو سره روانه ده انداد په اصل کې چې استعماليږي نو هغه په دغه کې مجازن استعماليږي په بوتانو وغیرہ کې او په انسانانو کې استعماليږي په شرک په طاعت کې پس کې استعماليږي شرک په طاعت کې چې ته د یو چا قانون مني نو هغه قانونیت منلو ته سوي لیکيږي هغه ته کوم دنو هغه ته دا هغه قانونیت چې معنی هغه چې چا قانون مني هغه ته نه ویل کیږي هغه ته ویل کیږي نیک چې کوم دین هغه ته ویل کیږي نو اندا دا غوړي چې چا قوانین منلي شي وي دا الله د قانون په خلاف مخالفت کوي دا ولې په دې صورت کې دا استعمال کوي ځکه مخاطبه د يهودو سره روانه ده مخاطبه چا سره ده او مدني صورت ته کنه او د يهودو سره مخاطبه روانه ده نو يهود خو چون کې هغه کې دا مرض دی او کنه د خپل پیر او مولا نه به جوړ کو داغه نه به خدای جوړ کو داغه جایز به جایز غنو داغه ناجایز به ناجایز غنو د الله د قانون په مقابله کې نو په دی وجه باندې دلته کې لفظ د چاره او د انداد راو دا لفظ د انداد په قران کریم کې او په دی باندې رد راغله د سوره بقره آیات نمبر 165 کې راځي تاسو وګورئ التم دا شان براشخه اندادن شریکان پوشوی یحبونهم دوی مینه کوي دا غوي سره که حب الله پشان د مینه کولو الله سره الله سره خو دوی مینه نه کوي یا خو الله سره مینه کوله یو برابر مینه به سره کوله او یا دار چې که حب المؤمنین لله لپشان د مینه د مؤمنانو الله سره ولو ير الذين ظلموا اوس پدې ځای کې اندادن دا سراغه دا نت فی المحبت یلکا محبت لذاته بم د الله نه بغیر د بل چا سره سکه نه کې دا سه محبت ته وکړي چې د الله مقابله ته په جوړ شي د الله د مؤمن چې کوم دی په مقابله کې د سره مینه زیاته کی چې د سره د مینه زیاته کړ بیا لاړ بیا مشرک کیږي او د الله په مقابله کې مين څنګه راځي چې هغه داسي چې هغه د الله په مخالفت کې ودري نو ته د هغه په مخالفت کې د الله په مخالفت کې د مين د وجنه ودريږي کاغه کافر کیږي او مرتد کیږي او یاره ته د کفر او د ارتداد تا ته وای نو ته سره کیږي وای چې دا خو یاره زما سره مين ده په دغه مين مين کې چې لاړې کنه دې ته د مين لیوانه وای نو دا سړي دا انداز دی خدای په مين کې انداز کله کله راځي محبت لذاته د الله سره دی او بیا داغه په دغه کې چې کوم دی د رسول الله سره دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کنا لا یؤمن احدکم حتا اكون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین صحیح شو کنا نو د الله د مینې غوندې مینه چې چا سره وکړه دا الله د مینې الله سره د مون مینه نن داغه طاعت کو کوي نه کو خو شو کنه داغه په مینه کې دان قربانو کنه اوس کدا سي مینه تا بل چا سره وکړه چې پاغي سره تا د هغه د فرزان قربان کو یا د هغه قانون منلو یا د هغه په ذریعہ سره د هغه عبادت بدنی وکړو یا د عبادت مالی وکړو لاړې مشرک کېږي په ذکر ته ما ویلو چې هغه ما اوهل لغیر الله به کې چې هغه عشقیت د داوړو چې کومه را نقل کړی دا چې هغه داسې و چې د معشوقې لپاره ذبح کېدی د معشوقې لپاره ذبح نو هغه څه کړی وی دا د مینې دا مینې په شان د مینې د الله را ذبح د الله لپاره کیږي د دې په دې مینه کې دومره ځای ته ورسېدو چې دا هغه په نوم باندې ذبح کوي مطلب دا چې هغه د پاره کوي هغه خوري او پینو خوري د دې وجه نه د حسن بصری نه چې پښتنه وشوه وی چې د فرزدق سره فرزدق وی د فرزدق پلار چې کم ذبح کوي کنه هغه رامي غونې سړی و دغه شان تر معشوقو په دغه باندې به کولی نو وی دا څنګه دی هغه ویل دی خړل حرام دی خړل سری حرام دی تر دې چې داغه نه پښتنه سره حسن بصری نه رحمه الله نه ویل دی ماشومانو تاسو ته سوې خدای خبر مونږ ته ګډیانی وایو پوه شو کنه څوک وترا ولدی وته خواري وای او دغه چې کوم دی هغه ګنده دا بیټلی وغیرہ دا خلک ورته سوی دوی ورته ورګه ته سبل سره ناوکای وته وي دغه ماشومان سره لوبي سکی وی حسن بسنه پښتنه او شو چې دغه ګډیانو چې وادي د ماشومانو کله کله بعض خلک پاره کې او خلل پوش والله نه ما دا زمانه کې شي پوش اوخ په حلال کی وې قرطبی را نقل کړی دی بس حکم یې حرام دی پړی خواړه دې سری حرام دي سم مل مستیاره ستی سره پوه شو کنه د چا په مینا کې حلال شو نو تر دې پورې هغه خبره دا کړې ده دا نت فی المحبت دی کله سورۃ ابراهیم راواړه وې سورۃ ابراهیم آیت نمبر 30 وګورئ ها دیار لسمه سپاره ده دا غا ند شرک په طاعت دی ښا هغه ند ځکه چې دی هغه پس روان شي نو غیر حق لارې نه پسې واړی پوه شو کنه دا غا ند په طاعت دی ند په طاعت دی هغه قانون منی کنه بس وای چې سوای نو زو سره تیار مرزای ته جهنم ته بیای وی جو سره زم ته به سره خوشاله رور مو جهنم کې چا سره وای نه خوشاله دا رنګي په صورت سبا آیت نمبر 32 کې تاسو ګورئ صورت سبا د 28 کې پارا کې ښا وقال الذين استضعفوا او وای با کسان چا کمزوري کړی شوی دي زنده‌باد والا للذین کسان ته استکبروا چغی ځان لوی ګڼل دي لیډران بل مکر الليل والنهار استامروننا بلکې هغه تاسو مکر د شپې او د ورځې چې کله تاسو به مونږ ته حکم کولو ان نکفر بالله چې مونږ د الله سره شرک وکړو ونجعل له اندادا او جوړ کوم غلره شریکانو دا خو تاسو مونږ ته وی چې لکه دام پکې معنی دا اقوام متحده هم تسلیم کوي او دا ملکی عدالتونه تسلیم کوي او فلانه او کوي فلانه او کوي دا تاسو مونږ ته نوي واثر الندامتا پټه به کې پیمان ته علم مار او العذاب کله چې دوی او ویني عذاب وجعلنا الاغلال او مونږ ور وجعلنا الاغلال فی عناق الذين كفروا او ګرځولې دي مونږ زنجیرونه په سټونو دا کسانو کې کافر دي هل یجزاون دوی ته بدل نشي ورکول الا ما كانوا يعملون مگر دا غچ دوی عمل کولو نو دا څه دی دا مغه په طاعت دغه دی او ند دی کنه په طاعت ند دغه رنګ په طاعت ند کوم دی دا په ځای راضي وقالو ربنا انا طعنا سادتنا وكبراءنا فضلون السبيل سوره زمر اتم آیات کې براشي زمر اتم آیات وګورئ صحیح شو ها نطف الدعاء دلتا سورت زمر اتم آیات یا درویشتم سپارہ و اذا مس الانسان کله چې ورسیږي انسان ته ضرورن تکلیف دعا ربه نو بلی رب خپل منیبن په داسې حال کې چې راځي کیدون کې الیه هغه الله ته ثم اذا خوله نعمتا بیا چې کله ورکړي ته نعمت منه د خپل طرفنا نسیا نو هیر کی ما هغه خبره کان یدعو الی ما هغه مصیبت کان یدعو الیه چې درا بل الله تعالی الیه او چتولو دا غیته من قبل مخکره دینا وجعل لله اندادن او جوړی بیا الله سره شریکان لیضلان سبیل دی د پاره چې گمراه کی دلر دلال د الله نه دې ته ند په دعا وای په دعا کې په صفت د دعا کې چې الله نه به دعا غواړي دې د غیر الله نه دعا غواړي غیر الله نه دعا غواړي دا رنګ حامیم سجده کې کوم دی راغلی حامیم سجده کې نه هم آیات کې تر دې کنه الته د تصرف ند ده ند التصرف ویني تاسو قل ورته وای ا انکم آیا تاسو لتکفرون بالذی شرک کوي دا غزاد سره خلق الارض چې یوازې پیدا کړی د زمکه فی یومین په دوه ورځې کې وتجعلون له اندادا او تاسو غلره شریکان ګرځوي نه نه مګرځوي ذالک رب العالمین هغه رب د مخلوق ته متصرف د ټول عالم هغه یوازې دی په ټول عالم کې یوازې تصرف هغه کوي بل څوک نشته دی ښا صحیح شو نو دا سری دا ګور تاسو اندادو قتل کنه نو د اندادو دا دغه عام دی دا معنی دا زور معنی مې تاسو نه راو باسلی دا انداد لفظ عام دی کاغه په شرک په تصرف کې وی کاغه په شرک په طاعت کې وی کاغه په شرک په محبت کې وی کاغه په شرک په دعا کې وی کاغه په شرک په عبادت کې وي په ټولو کې راضي نو په دې وت باندې دا کې دا عام لفظ راوړ ځکه چې يهوديان خو به ویلو چې والکا شرکایا دی دا خو دغه ګرځ شرکا خو دغه مکی والا وای مون خو نه وای مون خو دغه يهودي مون خو الله تعالی یو منو نه تاسو انداد ګرځوي په محبت کې انداد ګرځولې دي په طاعت کې انداد ګرځولې دي نو په دې وجه باندې دې ته کې سوې فلا تجعلوا لله اندادا دلته جعل د جعل معنی مرته کړې وی یاد دې تا پرون مرته کړې وی ټول خپل ته یاد دي پرده کې بس پلخ پر معنی راځي دلته کې جعل اعتقادي دي جعل اعتقادي دي معنی دا راځي فلا تعتقدوا لله اندادا نو عقیده ملری الله تعالی لره د شریکانو وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو خپويږئ تاسو پويږئ پس چې پويل مکی والا په دې خبره چې انه لا ند لله په دې خبره چې د الله ند نشته دا عقیده لري نو څنګه نشته هغه خو په دې دا ند انداز ولې د مرجو کړو منلې نه وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوېږئ په دې خبره چې الله سره نه دی پیدا کړي په دغه پنځو سيزونو کې یو سيزم اچا په دې خلدو عقیده وکنه مارته وختي آیاتونه وې کنه نو چې دا کارونه یو الله کوي نو کم وخت بیا انداز چرته نه رالل بیا د الله تر په عبادت کې شریک د چرته نه راغی بل چا له عبادت کوي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا اوس دویم دا خو توحید مسله وا دې سره اوس هم په بعد وی دا اثبات ته رسالت او صداقت ته کتاب دی صداقت د کتاب کوي چې قران صادق کتاب دی او رسالت اثبات کوي او دی ته سوی دی ته هغه خلک تحدی وای سور ته وای تحدی چې دا چیلنج ورکړي الله تعالی چیلنج ورکړي نو دې کې یو قول دار یو د چیلنج معنی کوم بیا به دویم ځل معنی کومه د مناظری معنی وکوم چې نه دا طلب د مناظری د چیلنج نه دی د قران دراوړو دا چیلنج د مناظری دی و ان کنتم فی ریب که چرته یی تاسو په شک کې مما د اغنا نزلنا چې مونږ نازل کړی دی علی عبدنا په بنده خپل باندې په بنده خپل نازل له قران نازل دی کله دی قران تبارک استاسو دا شک وی چې دا د الله تر طرف نه نه دی نو فاتو راوړی تاسو به صورت یو صورت مم مثلی په مثل د دی باندې په بازی چې په بازی چې نو سره مثلیت وی خیر ده که من کل الوجوه مثل نوی نو داسې راوړی چې د دې سره په بعضې فصاحت کې بلاغت کې حسن ترتیب کې هدایت کې په دې کې وسره سوي مناسبت وي داسې کتاب تاسو راوړی ودعو شهداءکم او بیا را وبلی تاسو هغه ګواهان خپل من دون الله غیر د الله نه ان کنتم صادقین که چرته یی تاسو رښتونی په دی خبره کې چې د الله د د محمد رسول الله د ځان نه جوړ کړ دی ان کنتم صادقین فیما تقوله من نفسه که چرته تاسو رښتونی په دی خبره کې چې دا د ځان نه جوړ کړی دی پوه شئ کنه نو دا بیا تاسو تاسو بیا مقابله وکړئ مقابله وکړئ دا د مناظری چیلنج شوخه دا د مناظری نیشاپوری راشي خو مفسر تیر شوی دی لوی امام دی ښا خپل تفسیر دی بحر العلوم نه بحر العلوم پر سمرقندی دی او نیشاپوری خپل ځان ته تفسیر دی نیشاپوری په خپل تفسیر کې لیکي هغه وی دا طلب د مناظری دی طلب د چاره د مناظری دی دا چیلنج نه دی ولی هغه وی چیلنجونو کې اوسو خبري یو هغه کې چې کوم دینو مساله هغه کې د تنزیل نه ذکر کیږي لکه الترالی سورۃ یونس کې وما کان هذا القران ان یفترا من دون الله ولكن تصدیق الذي بین یدینا څنګه راځي نا سورۃ یونس کې راځي چې فاتو بسورۃ مثله خو شوي نو التسل ودو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین الته سوره یونس کې هغه تحدی راغلی ده 38 نمبر آیات کې 38 نمبر آیات کې وی ګورئ تاسو دا مثال وګورئ چې دا تکي به دا کوي ام یقولون افترا دوی وای د ځان نه جوړ کړی دا قران نو قل ورته وای فاتو بسوره مثله بلکې وای دوی د ځان نه جوړ کړی دی نو قل ورته وایا فاتو که چرته ما د ځان نه جوړ کړی نو تاسو هم د ځان نه جوړول شي فاتو راوړی بصورت یو صورت مثله فمثل الذي باندې نو په دغه کې د تحدي په ځایونو کې ریب نه ذکر کیږي شک نه ذکر کیږي څه ذکر کیږي افترا چې تاسو وایي چې لزان نه جوړ کړی دا نه چې په شک کې یو دویمه خبره دار چې الته کې مم مثله ناراضي الته کې سرادي مثله راضي او هغه آیات التحدی مې تاسو تراړو صحیح شو کنه هغه بیا په دراواړو دویم سورته هود وګورئ آیت نمبر 13 پاغي کې دغه دی چیلنج دی خط تحدی دا دولسمه سپاره صحیح شو ام یقولون افترا بلکې وای دوی د ځان نه جوړ کړي دي نو قل ورته وایا فاتو بعشر سور مثله راوړی لس صورتونه د دې غوندې د دې غوندې لس صورتونه خو راوړی وې که تاسو کولی شئ صحیح شو دغه رنګ چیلنج کوم دی هغه سورته تور کې مراغله سورته تور کې آیت نمبر 34 ویشتمه سپاره کې ښا سورته تور کې آیت نمبر 34 کې الترازی څنګه دینه مخکې څنګه ها سورته تور وګوره تور ښا شابه چونتیس دغه د ام یقولون بلکې وای دوی تقوله د ځان نه جوړ کړي دي ها بل لا یؤمنون بلکې دوی ایمان نه راوړي فلیاتو به حدیث مثله نو راوړي دغه شانته خبره دغه شانته بیان تاسو راوړي کنه نو د چیلنجونو ځای چې څومره دی که تاسو خیال وکړئ نو د هغې نه مخکې د دوی دعوه د افترا ده وایي د ځان نه دروغ وایي د ځان نه څه وایي دروغ وایي ریب نشته دی ریب نشته دی بل مثله راځي من مثله نه راځي نو نشاپوری د دین استدلال کوي بل تنزیل مسله وایي الته کې نه ذکر کیږي چې نزلنا علی عبدنا نو دا نشاپوری وای دا آیات ته مناظری دی طلب د مناظری کی څنګه مناظره ده استاد معنی ته ګور سو پوه شي و وای دوی اعتراض کوي چې ټیک ته ته د توحید دا مسله کې خدا د توحید مسله د الله د طرف نه نه ده د الله تر طرف نه نه ده نو جواب وته کوي و ان کنتم فی ریب کچرت تاسو په شک کې وای مما د هغه مسلې بارکه د توحید د مسلې بارکه چې اعبدوا ربکم دې نزلنا علی عبدنا چې موږ نازل کړي دغه مسله په بنده خپل باندې کتاسو په دې شک کې یی نو موږ پرته دلایل پیش کړ کنه مونږ خو پنځه دلایل پیش کړل نو تاسو ته دا تاسو ته په شک کې نو فاتو عقلی دلیل خو تاسو نشي راوړی چې عقلی نشي راوړی نقلی راوړی نو فاتو راوړی بصورت یو صورت په اثبات د شرک باندې چې تاسو مسله ثابتې ما دلیل پیش کړ دلیل پیش کړم ته وای توحید نه دی صحیح شرک صحیح دی د دلیل پیش کا فاتو نو دلیل راوړی به صورت یو صورت مم مثله د دې غوند کتاب نه د دې غوند کتاب نه دلیل وی خود داسې کتاب نه لکه قران کې لکه قران چې یعنی منزل کتاب وي په د عقیده باندې بدلیل منزل راوړي په عقلي دلایلو باندې عقیدې نه ثابتېږي، عقلي دلایلو باندې د عقیدې فقط اظهار دغه کېږي، خو لېکن چې عقیده عقیده ګرځي نو په منزل دغي نو فاتو بسورة من مثله راوړئ یو سورت د دې غوندې کتاب نه، د دې غوندې کتاب نه، د قرآن غوندې کتاب نه. د قران غوند کتاب څه دی تورات دی تاسو يهودو زما په مسله کې شک کوي نو په دې خپل مسله باندې تاسو ماته د تورات نه دلیل پیش کړئ چې تورات تاسو ته ویلي چې صریح دلیل چې بالکل تاسو دا شرک کوي کوي او قران او دغه شانتي من مثله اطلاق په تورات راغلی دی لك التا براشي وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثلي او ګواهی کړی ده یو ګواه مم یا بیان کړی ده یو بیانونکی بنی اسرائیل ته دغه مثلا مم مثله د دې قران غوند کتاب نه هغه بیانون کې موسی علی السلام دی شاهدان تک معنا د بیان سره دی بیانون کې موسی علی السلام دی د کم کتاب نه بیان کړی دا د کتاب تورات نه بیان کړی په مثال د قران دی نو چې زما په مسله کې تاسو شک دی چې یاره دا د الله طرف نه نه ده نو زی تاسو د الله د کتاب تاسو سره کوم تورات شته د تورات نه په دې مقابل خبره باندې تاسو په خبره خو دلیل پیش کوي کنه فاتو بسورت من مثلی ودعو شهداءکم او را اوبلی شهداءکم دی کدی کې دا امیان وای چې یاره موږ په تورات صحیح نه پویګنو الله وتوي ودعو شهداءکم شهدا معنی د علما سره راضی ښا را بش ان شاء الله تعالی سورته انعام کې چې شهدا معنی د علما سره راضی ودعو شهداءکم راو بلی علماء خپل من دون الله غیر د الله نه ان کنتم صادقین کچرته ای تاسو صادقین مصیبین حق ترسیدون کې په خپل مسله کې که په خپل خبره کې حق صادقین مرد مصیبین سره راځي روز تر روان دي نو په خپل مسله کې حق ترسیدون کې یی نو راځي کنه خوشوي تاسو د خپل نه پیش کړئ اوس پوه شئ کنه دا وی طلب د مناظره دی چې مناظره کوي دا آیات وی چیلنج نه دی نو آیات ته چیلنج شي لکه د مفسرینو یو رائے د غم دا نو ام صحیح دی او کچیر ته آیات ته مناظری شنو دی مخکې سره ربط بیا ډیر واضح راځي بیا سره دی بیا ډیر واضح راځي ښا خجی مما نزلنا علی عبدنا چې موږ نازل کړل نزلنا د يهودو بعض خلکو چیلنج غسته په مقابله د يهودو کې نو هغه بیا داسې وایي چې لکه دا يهودو چې کوم اعتراض کولو نو دای کولو چې یاره دا قران ولی لګ لګ نازلی کیدا د الله تر طرف نه نه دی نو تنزيل وی لګ لګ نازلی دوته وی او انزال په یړ او په یو ځل نازلی دوته وی خدا فرق بل چا نه دی کړی ورستو بیا خلکو کړی دی خلک تاسو به وایي چې لکه دا خو پلانینګ کړی پلانینګ کړی دا ورستو مونږ چې ته دا بل چا نه کړی هغه برته هغه اولنې سره یاد ښه خو شوي دا بل چا نه کړی دا زمخشری کړی چا کړی دی زمخشری جار الله زمخشری کا شاف لیکل دی خط تفسیر دی معتزلی دی ښه عقیده کې په خیال کې لاندې پسې اوس خره حاشیه لګیدل الانتصاف خو شو کنه نو انتصاف کې بیا غد عقیدی وضاحت کوي هغه دا فرق کړی چې تنزیل او انزال کې فرق دا دی چې انزال په یو ځل نازلېدل او تنزیل لګ لګ نازلېدل ولیکن دا خبره دا فرق سره دا فرق علماء په ډیرو آیاتونو سره ضعیف ګرځولې دي چې نه مړه کله قران کله د تورات په اړه کې راغلي دي چې نازلنا مونږ دا تورات نازل کړو الان کې تورات بالکل په یو ځل نازل شوی دی هغه ته تنزیل ویل شوی دی نازل راغلی انزل نه دی راغلی نو دا بیا څه معنی شو نو صحیح فرق دغه نه ده صحیح فرق ګورې دارخه انزال او تنزیل کې فرق دا دی چې انزال راځي په اصولو کې اصولو کې او تنزیل راځي په فروع او جزئیاتو کې په فروع او جزئیاتو کې کله با د شرک فرق کې وایي چې ما انزل الله بها من سلطان کله به د شرک پرد کې وای ما نزل الله بها من سلطان دا دواړه ولې راوړي دې طرف ته اشاره ده چې د اصول په باب کې چې کوم کتابونه دي په هغه کې په شرط باندې دلیل نشته دی او د فروع په باب کې چې په کوم کتابونه دي په هغه کې په شرط باندې دلیل نشته دی دې طرف ته اشاره نو تنزیل او انزال صحیح فرق تاسو وکړه دا فرق پر ځان سره یاد ساتئ دا دقیق فرق دی او چې کم د کشاف والا فرق ته مخشری والا هغه فرق باندې علما رد کړل او باقاعده پاغي باندې آیاتونه اوس هغه شواهد د ټول نشم پیش کوله آیاتونه په ډیر را جمع کړی دي چې ال تکي باقاعده د تورات په اړه کې تنزيل لاغله دي د هغه کتابونو بلکې کله د قران په اړه کې انزال لاغله دي دا مخکې تیر شو کنه وما انزل الیک وما انزل من قبلک قران ته انزل انزال وی کوي نه وی نو کدا فتن واحدتن چی نو قران خو په یو ځل نه نازل شوی خو انزال ورته استعمال کړو نو دې سره بیا څه فرق کې نو فرق دغه دی چې صحیح فرق دغه دی چې د اصول په باب کې انزال استعماليږي دا قاعده په باب کې د فروع او د احکام په باب کې څه استعماليږي تنزيل استعماليږي صحیح شو نو دا ده خدا بل سره یاد ساتي خدي صورت فاتو بسورت سورت چې کوم دی نو دا په لغت کې بعد وی ټوکړی ته وی څه ته وی قطعه ټوکړه او دی وجنه سور سور جوټی ته وی چې اوسه سړی لک شي ته اخري یا وسکی او تعالی باقی درکې دې ته سور وی کنه سور وته کوئی دا غره یو ټوکړه پاتې شو یا وی سور نه ماخوذ د سین واو ری رفعت ته ویل کېږي او شی اوچتوالی ته ویل کېږي د قران کریم دا سور ورته ولې وای ځکه چې دا د قران نه ټوکلې صورت ته صورت ځکه وای یا دا چې دا د صورت غوچته د قران غوچته یې سوي یا دا دا چې د سور البلد نه ماخوذ دی هغه دیوال ته وی چې د خار نه بغیر چا پیرا کړو نو صورت په خپل مزامین باندې داسې احاطه کړي لکه هغه دیوال چې پکړې و نو په دې نسوي لکه یو صورت ویل کېږي بیا صورت قطعه من القرآن دا قطعه د قرآن دا لها چې دا هغه د پاره ابتداء و انتهاء چې دا هغه ابتداء او انتهاء وي و مسمى باسم خاص و مسمات باسم خاص او مسمى په خاص نوم سره دغه تسویل کیږي دغه ته صورت ویل کیږي صورت موضوع پیژندو خدي اوس فاتو بصورتن فاتو بسورتن راوړی یو صورت دا څه ته نه وای چې بی راوړه بی د مصاحبت ته پار راځي نو چې بی د مصاحبت ته پار راځي نو دا معنی شو چې د ځان سره صورت راوړی دا سه مکه وای چې تاسو صورت راولې کې چې هو دا غته ورسوا په خپل رانه شي ځکه چې په خپل راځي چې بار نه صحیح شو کنه او داسې مو نه کوي چې مطلب تاسو راشئ او اوس صورت چې کوم دنو ځان سره را نه وړي وای چې موږ به بیا راوړو نه نه چې په کم وخت راځي نو ځان سره صورت په یو ځای باندې راوړي ځکه عبارت مصاحبت راوړي دا خجی او من مثله پاول تفسیر باندې بیا من دوی ساخلی زائد اخلی خو د پاره د تبعیض چې مطلب په بعضو صفاتونو کې وسره مثل وی خو وی زائده او په دې دویم صورت کې من مثله من الكتاب الذي يماثل القرآن د هغه کتاب نه د مناظرې په صورت کې د هغه کتاب نه دلیل راوړی چې مماثل وي د قرآن سره پس کې سره مماثل وي فی کونه نازلا من عند الله تعالی په دې کې چې دا منزل د من عند الله د الله طرف نه لکه تورات غوندې کتاب نه په خپل شرک باندې څه کوي دلیل پیش کوي ودعو شهداءکم کې درې معنی راغلي دي یو معنی دا یو خبر تما وکړه کنه یو معنی دا راغلی چې خپل شریکان راو بلې هغه شهدا معنی د حاضر ناظر و بیا هغه خپل حاضر ناظر شریکان راو بلې چې تاسو چې دا حاضر ناظر دي من دون الله غیر د الله نه چې تاسو مدد کی په دې خبره کې تاسو صورت جوړوي چې تاسو سره په مدد کی ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتونی په دې خبره کې چې غیر الله مدد کولی شي که تاسو رښتونی یې په دې خبره کې چې غیر الله مدد کولی شي یو معنی دا شو دویمه معنی چې کوم دغه دا راځي ودعو شهداءکم را وبلی هغه فصحا او بلغا خپل من دون الله غیر د الله نه ان کنتم صادقین که چرته تاسو په دې خبره کې رښتینی یئ چې زمونږ دا صورت د د د صورت غونته دی نو هغه فصحاب لغا به وګوري چې اوله کې دار د غونته دی او کنه دی نو کته وای چې هغه فصحاب لغا هم مشرکان هغه به اسی ویلی وی نه نه هغه یو کیسه کوله یو انصاف پاوی کې وخا چې هغه به ګوره کمزوري کلام د هغه بهتر کلام سره نه برابرولو نبی صلی الله علیه وسلم دغه نه پاس وو معلقین ځوان دی وی د بیت الله دربار دغه سره دغه سره خوا کې ځوان دی وی غلاب سره او هغه معلق باندې چیلنج وکنه سبع معلقات ورته وای چې کسوک د دې مقابله کول شي و دي کی خا امرؤ القیس کفانت کې من ذکر کوش کنه هغه وو قصیدې دي هغه ځوان د کړه چای مقابله نشو کولې قران چې راغی هغه واړه کوزي شيخه مقابله د قران ان اعطيناك الكوثر ورته ولیک فصل لربك وانحر ان شانك هو الابتر مقابله وکړي ټول نه لم صورت ته قران کې د ټولو نه غټ شاعر چې لبید و غراغه چې وی قتل چې وی قتل لاندې سره د کلمه هاذا قول البشر دا د بشر سړی وینا نه ده کنه موږ به مقابله کړو دا نکی پوښوي نو دا هغه ته وای کچیر ته تاسو رښتونی یی په دې خبره کې چې دا زمون صورت د د صورت غونته ده په فصاحت او بلاغت او حسن ترتیب کې نو راولي هغه فصیحه فصحا او بلغه راولي چې وای انصاف خبره وکړي هغه نه کوي نه نه ملاويږي دوی ته دا خبره درېمه معنی چې مناظري صورت شي نو ودعو علماءکم او يهود خپل علما راو غواړي من دون الله غیر د الله نه ان کنتم صادقین ان کنتم مصیبین که چرته تاسو حق ترسیدون کی په مناظره کې که حق ته رسیدونکي په مناظره کې هغه علما دې د سره ملګری شي میدان د مناظرې وسیع دی چې څوک هم راوستي شي مقابله کول شي وی کوي تاسو پوه شئ په خبره باندې نو مناظرې صورت شو خدی فإن لم تفعلوا کچرت تاسو دا کارونه کو ولن تفعلوا او هرگز نشی کوله فتقوا النار نو بیا او یریږي د اورنا التي یغور وقودها الناس چې خشاک داغي انسانان دي والحجارت او کانی دی اعدت للکافرین تیار کړ شو د پاره د کافرانو فإن لم تفعلوا دا اوس تاغه چیلنج د مناظری غ تتمه ده د یاد تحدی د چیلنج غ تتمه ده وای فإن لم تفعلوا که تاسو دا کار و نکړو کدا کار مو و نکړو ولن تفعلوا هرگز نشي کولی د دین بچا دا امکان غستو چې یره کې دې شي کولې به شي نو وی چې امکان خوشته وای نه نه امکان مشکل سره کولې نشي د سره کولې نشي په دې باندې دا هرگز د قران مقابله دا د قران پیشنګوي شو ولن تفعلوا هرگز مستقبل کې نشي کولې دا د قران پیشنګوی شو سوار له سوا کاله سوار له سوا او نه دیر کاله تیر شو چا وکړه شو مقابله هیڅ مقابله تر نه نه کړو قران پیشنګوی صادق شو دا صداقت د کتاب هم ثابت دویمه خبره دا ده چې ښا دا مقابله چې نشي کولای نو دا مقابله دا دغه دا تسخیری دا دا اعجاز چې کوم دی دا اعجاز والے چې دا نشي کولای دا نه کېدلی اعجاز دی ته وایي اعجاز تسخیری دی او کنا دا اعجاز چې کوم دی نو دا دغه د غیر تسخیری دی ابن حزم وای دا اعجاز تسخیری دی اعجاز تسخیری دی ته وای چې کولې شو کړي به وي خو الله تعالی الله تعالی په دې باندې څه کړی دی مجبور کړی دی چې نشي کوله مجبور کړی دی الله تعالی چې نشي کوله نور علما ابن حزم ته وای چې نه نه خبره دې بيخي د امکان او باطل امکانیت ته خبره دومره راوله چې نه الله تعالی نه دی مسخر کړی الله تعالی اختیار ورکړی دی کولای شي ودی کی خو کولای نشي خبر ورته کولای نشي خو تسخيري صورت چې کوم نه هغه سکیږي هغه بیا به چې د مجبور کړي مګر ما وکړي وا خبر ورته دي کنه نه دومره یو اندازه اختیار ورکړي دي چې خو لیکن نشي کولای نشي د الله کلام تکل رسید نشي نشي کولای فإن لم تفعلوا اوس دا خبره ده چې دا ان او لم دواړه را لو په تفعلوا باندې داخل شنو دوی سوال کوي دلته کې چې لکه دیو خو د دې دواړو عمل جدا جدا دي ان د پاره د شک راځي نو هغه اثبات راوړي او لم د پاره د نفي راځي او داخل بیا په یو فعل یو په یو فعل باندې دوه عاملان نشي داخل په یو معمول باندې دوه عاملان راځي دویمه خبره دا ده چې مطلب یو اثبات او نفي دا خو خطا مونږ وای نه دا ان چې کوم نه په مضمون باندې داخل کا د لم تفعلوا مضمون دی ترک الفعل څه شی دی ترک الفعل فان لم تفعلوا یعنی فان ترکتم الفعل کداغه کار تاسو پرې خو دو کداغه کار مو پرې خو دو پوه شو کنه دغه کار کم کار دی دوه کارونه دي خبره مې یو کار نه دی یو کار دا دی چې د قران مقابله دویم پاغي باندې د علماو گواہی پاغي باندې د علماو گواہی دا دواړه کار تاسو کله پرې خودل ولن تفعلوا او هرگز دا کار کولای نشي نه دا مقابله کولای شي او نه دا څه پیش کولای شي چې هغه وایي چې او دا کلام د قران برابر دی دا نشي کولای نو چې نشي کولای نو فتقوا النار او یریږي د اورنا فتقوا النار دا جزاء ده نو دوی وای د شرط او د جزاء ترتیب نه برابرېږي چې نی شي کولای نو ورنه ویریږي دا خو جزا نه جوړیږي نه مونږ دلته کې وایو جزا مقدره ده دي ته دال بل جزا وي څورته وي دال بل جزا لازم د جزا سره کچرته تاسو دا کار نشه اونکړې شو کدا کار مو اونکړې شو نو فآمنو بالله ورسوله وکتابه نو په الله ایمان راوړی داغه پر رسول ایمان راوړی داغه په کتاب ایمان راوړی دې لپاره چې اور نه بچ شي پوه شو کنه نو دلته کې هغه سبب هغه محذوف کړي شو هغه مسبب راوړو ها هغه مسبب په داسې لګي فتقوا النار ځان بچ کړي د اور نه بال ایمان په ایمان سره بالله وبکتابه وبرسوله د هغه اور نه ځان بچ کړئ په ال په ایمان بالله سره په ایمان د کتاب الله سره په ایمان د رسول الله سره د الله د رسول او د کتاب په ایمان سره ځان د اور نه بچ کړئ التي يغور دي وقودها الناس چې خشاک داغي انسانان دي والحجارت او کانی دي په دې باندې یو سوال دا کوي چې انسانان او کانی دي پیریان نه دي سو وای پیریان هم دي جنات هم دي خو لیکن د جنات چونکه اول مخاطبین د قران نه دي نو د دې وجه باندې د هغه تذکره ونه کړه یعنی هغه هم دي وسره یو خدا شو دویمه سوال دا چې وقودها الناس والحجاره انسانان خشاک دي حجاره خشاک دي دا څه مطلب دی په دې مطلب ملک پوهه وای انسانان خو خشاک دادی چې انسانان په کې عذابي دي عذاب سزا به ته ملاويږي نو انسان خو په اصل کې خشاک نشو دا تشبیه نه ته خشاع ها خشاع کو پیژنې کا صحیح شو او دا دغه کوم دی دا حجاره کانی چې دی نو دا خشاک دي څنګه خشاک دي حجاره حجاره نه مراد وې کبریت ته کبریت ګوګل پیژنې کنه ها نو ګوګل نه خلق اور بلې خبر ورسې کنه اور په بلې دا غي اور ډیر خطرناکي نو هغه څه شو هغه خشاک شو قشاک څه شو هغه هغه دغه شو کانی شو او پاغي باندې به اور بلی کې سخت گرم اور به انسانانو په قصو دي نو انسانانو ته قشاک حقیقتا نه تشبیها ویل شو او کانو ته حقیقتا ویل شو پوه شئ په یو معنی دا دویم دا چې نه دا انسانان چې په دې جهنم کې دي دا خو خشاک دي تشبیها دا حجارم پکې حقیقتا خشاک نه دي بلکې دام تشبیها دوی تم یو قسم تسمه راویږي دوی تم یو قسم ته سزا ملاویږي الکه توای چې کانو څه ګناه کړل نه کانو ته ګناه نشته دی خو دوی ته دا له هغه د معبودانو توهین کوي دا هغه د معبودانو څخه توهین کوي نو دا اصل کې د خشاک د پاره نه دی ورغلی خشاک بل چې هغه بلیږي ور بلیږي لیکن دا پکې دا کانی هغه معبودان باطل نه دی دي هغه پکې د دې توهین د پاره ورچي ښا لکه سورته په دې باندې دلیل چې کوم دین هغه سورته انبیاء دی 98 نمبر آیات وګورئ تاسو 98 نمبر آیات اته نه ها ولسمه سپاره ده سورته انبیاء انکم وما تعبدون من دون الله یقینا تاسو او هغه معبودان مو چې غیر د الله نه دي تاسو عبادت کوئ حسب جهنم کلمه ده کنه دا خشاک د جهنم دی انتم لها واردون تاسو به داخلي دن کې دي جهنم ته نو ګور هغه ذکر هغه د معبودان باطل دي پته ولګی کنه القران یفسر بعضه بعضا قران بعد د بعد تفسیر کوي وقودها الناس خشاک د دې انسانان دي کم انسانان خشاک دي مسلمانان دي که کافران دي د دې خشاک په درجه کې چې دي کنه هغه ګوره مسلمانان نه دي هغه کافر دي ښا مسلمانان به ورځي خو هغه خشاک نه دي هغه څه دي هغه فقط پاکي دي تطهیر ته نه کوي ښا هغه خشاک نه دي لکه سورته آل عمران وګوره لسم آیات ته وتا پته ولې چې خشاک سورته ښا واولائک هم وقود النار او دغه کافر چې دی دا خشاک د اور دی کافران خشاک د اور دی ښا نو ان ناس نه کم انسانان مراد شو کافر انسان نه کافر مراد شو ښا دا معنا شو وقودها الناس او خشاک د دې انسانان دی ول حجارتو کانی دی اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی دا جهنم د پادا اور للکافرین کافر لرا دا کافر ته تیار شوی دی دی دا چې للکافرین ته وی کنه نو بیا مرجعه او را منډه کړه مرجعه وی ګوره مونږ ته وی نه چې جهنم ته به صرف کافر دي خو شو کنه مونږ ته وی نو چې جهنم ته به صرف کافر دي خاطا ویلو د صحیح شو او دغه ویلې خوارج ویلې مونږ درته وینا چې په کم ګناه سره جهنم ته الله وی دي جهنم ته اور ته پیزي هغه کار د کوپر دې ځکه چې ګور الله وی تیار کړی مې د کار پر د کافرانو یو یو طرف ته راکاږي بل بل طرف ته راکاږي مونږ وای نه سړیا اعدت للکافرین اعدت لتعذیب الکافرین دا اور تیار شوه د پاره د تعذیب د کافرانو کافر به ورته ورزي تعذیبا صحیح شو کنه مؤمن به ورزي لتطهیر د پاره د پاکیدلو د پاره او ورزي به جهنم ته یا ایها الذین آمنو قو انفسکم واهلیکم نارا اے مومنانو ځان بچ کئ او د خپل کورنۍ بچ کئ د اورنا نو مومن تعذیبا نور دی تطهیرا ور دی او کافر تعذیبا ور دی صحیح شو کنه نو دې دا کې دا مسله حل شو په دې دا کې یو سوال بل دی ورونو هغه دا چې فتق النار النار دغه راغلی الف لام په داخل دی ښا النار او که تاسو سورت تحریم ته ورشئ اتویشتمې سپارې ته سورت تحریم اتویشتمه سپاره هغې کې شپږم آیات تاسو وګورئ ښه یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو قو انفسکم ځان بچ کئ ها واهلیکم کورنۍ خپل نارن د اورنا خیال مو دی نارن نکره راغلی ده کنه الف لام کې نشته دلته کې ان نار دی الته نارن دی دا ولی نو دوی وای بعد دا جواب کړ دی چې الته نارن ځکه نکره راغلی ده چې الته د نار پوره تشریح تفصیل نو راغلی نو نیو پیجندل او په صورت بقره کې بیا تفصیل راغلو نو بیا ان نار راوړ بیا پیجندل نو ځکه معرفت سره راوړ ورته تعین ورته وکړو مونږ وایي عجیب خبره ده چې سورته بقره د مدینه په اول سوراتونو کې نازل دي او سورته تحریم دومره ورست نازل دي چې بیخي د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د نکاح نه ورست لري بیخي د اخیری وخت نو څنګه الته نه معلوم او دلته معلوم نه نه دا خبر خطا ده صحیح توجیه نه دا بعد دا توجیه هم لکه تفاسیرو کې ملاویږي صحیح توجیه دغه نه صحیح توجیه دا ده اے ګوره وتا چې نارانه الته نکره ذکر اورو چې الته مؤمنانو ته خطاب دی یا ایها الذین آمنو قو انفسکم واهلیکم نارا مؤمنانو ته چې په اور باندې عذاب ملاویږي نو په بازي سبب ملاویږي په بازي سبب صحیح وکړه او دلته کافر ته خطاب دی فتقوا النار صحیح فکنا کافر ته چې په اور باندې عذاب ملاویږي په ټول اور باندې احاط بهم سرادقها غیر چا پیر به دیوالونو را بند کړي ښا فی عمد ممددا پاغه پیپ یو مان دغه دا پاغه پیپونو کې به چې وګدوګ د په پیپ کې دنه په دبانې عذابي دا دعوت چا او نه منله هغه ته د آیات دغه سو تخویف خو د آیات عنوان تخویف اوس ورپسې آیات چې کوم دنو هغه سره هغه بشارت ته ښا بشارت ورکې زیره ورکې خو بشارت کنه وای امارت ویلو سبا وای بشارت دې کې خطا کیږي بعض خلک بشارت وای بشارت چې بشری ته وای مخ ته وای ښا صحیح شو بشارت هغه زیری ته وای چې ستا زړه په خوشاله شي او په مخ کې دی هغه خوشحالي ښکار شي صحیح شو کنه بشارت هغه ته وای وبشر الذین او زیر ورکا کسانو ته امنو چې ایمان راوړل دي وعمل الصالحات عمل کوي موافق د شرع دا راځه مار به تکوم ان لهم جنات چې خاص ته دوی لپاره به باغونه تجری چې بهیږي و من تحتها الانهار لاندې د ونو داغې نه ولی کلما رزقو هر کله چې ورکړي شي دوی ته منها د دغه دغه نه د دغه باغونو نه من ثمرتن یو یو قسم میوي یا هر قسم میوي رزقا لپاره د خوراک نو قالو دوی به وای هاذا الذی دا هغه میوه د رزق نه چې مونږ ترا کړی شي و من قبل مخکر دینا و اتو به ورکول بشي دوی ته دا میوه دا قسمونه د میوه متشابها یو شان ته پرنګ کې نه پخوان کې ولهم فیها خاص دوی د پاره په دې باغونو کې ازواج بیبیان به جوړي مطهره پاکي کړی شي وي د هر قسمه مرزونو او بد اخلاقونه وهم فیها خالدون او دوی به همیشه په دې جنتونو کې په دې باغونو کې ما تاسو ته وی دا بشارت ته بشارت تاسو ویلو بیا په قران کې دوه قسمه دي تخویف هم دوه قسمه دي دنیوي دي او اخروی دي ا تخویف او اخروی تیر شو اوس بشارت دنیوي دي او اخروی دي نو بشارت دنیوي په قران کې کم ذکر کیږي بشارت اخروی په قران کې څه کیږي هغه بیا ډیر زیات چې کوم دنو غراضی بشر الذین آمنو دې دا کې دا بشارت اخروی د اقسام صحیح شو بشارت وای هغه اول زیری ته سړی خوشاله کی هغه باندې سوال راتلو چې قران خو سوال رسو وکاله او چې دا زیری بار بار مون تکرار او بیا تم بشارت وای نو جواب دا غي دار چې د قران زیری داسې دي چې په هر وار کې ته وای خوشاليږي په هر وار کې وای نو خوشاليږي په دې وجبانه چې کوم د نو سکیږي دیتا دغه بشارت هغه ورته ویل کیږي ښا خدي دا خو اوسو اوس دا دا چې په دې آیات کې بشارت د پسلور امور باندې نمبر 1 سره نمبر 1 د مکان نمبر 2 پاره کې د خوراک بندوبست نمبر 3 پاره کې د ملګری خبره سل نمبر 4 پاره کې بیا د اوسېدو وخت او تعین د مودې صحیح شو کنه سلور سیزنه پکې دي ښا مکان ملاو شو کوارټر جنتونه دي صحیح شو کنه د خوراک تنظیم پکشته دی تجری من تحت النار کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق اعلى خوراک دریم نمبر پکې ملګری دی ولهم فیها ازواج مطهره صحیح شو کنه سلورم بیا پکې وخت چې سوره وخت پتې رن او فیها خالدون همیشه پکې پروت بس باغونه لري پکې پروت اخوان کا صحیح شو خوندونه دي مزي اخلا دغه پکې دغه دي خجی آیات عطف ته په مخ کې کم ځای باندې وي عطف کې کتی عطف کې په فتقوا النار باندې نو پاغي باندې نه عطف کیږي ځکه بیا په جزاء د فإن لم تفعلوا کې راځي چې جزاء د إن لم تفعلوا کې راغې که چرته تاسو دا مناظره و نکړې شو نو بیا زیر واخلې بیا زیر څنګه واخلې سره زیر ماخلې تاسو مناظره نشي کولای ایمانم نه راوړي بیا خو زیر نشته دویم نمبر باندې په اعدت باندې عطف ته نو پاغي چې ته عطف کې نو بیا سکیږي بیا اعدت للکافرین ماضی دا او بشر امر دی نو دا عطف ناراضی ځکه هغه دغه اخبار دی دا انشاء دا نه عطف کیږي نو جواب دا غي دار چې موږ ته کې دا عطف ته په مضمون د سابقه جملې باندې د سابقه جملې ټول مضمون ته چې ته وګورې کنه نو فاغه کې انذار دی فاغه کې څه دی انذار دی نو دا څه بشي انذار دی او تخویف دی انذر الذين كفروا یا خوف الذين كفروا تخویف ورکا خلق ته چې کافر دي وبشر الذين امنوا او زیر ورکا کسان ته چې ایمان راوړل نه پیاتک خیال مو کو وبشر الذين امنوا او زیر ورکا کسان ته چې ایمان راوړل دي وعمل الصالحات او عمل کوي د عمل کار کوي الصالحات نو دلته دې تقدیر لګي الخصال الصالحات الخصال الصالحات اغه نیک خصلتونه کوي نیک کارونه کوي ها صحیح شو خو مونږ وایو د دې ته دوره د ضرورت نشته دی دې ته هغه اسماء غالبه وایي کم نمونه مخ کې سي صفتی خو بیا په غلبه د اسمیت راشي ضارب صفتی نوم دی وهون کې خو غلبه د اسمیت پراله یو سړی د تا نوم کې خو د چې لکه پلانې دا ضارب دی ښه خو شوي د نوم ضارب دی نو چې نوم ضارب چې دې ته به واست الرجل الضارب نه وای دې به صفت موصوف مقدر نه راو باسي بلکې بل دا ضارب غلبه د اسمیت راغلی ښه دي اوس صالح من العمل وای څه ته صالح من العمل څه ته وای عمل صالحه صلح ویل کیږي څه ته جوړول جوړول نو مطلب دا دی چې ما یوافق الشرع هغه چې موافق وي د چا سره د شریعت سره د شریعت سره موافق وي قران سره سنت سره هغه عمل صالح دی او چې د قران او سنت سره مخالف وي نو هغه عمل څه دی هغه غیر صالح دی هغه غیر صالح دی امام بیزاوی معنی کوي چې صالح عمل څه ته ویل کیږي غوي الصالح من العمل ما سوغه الشرع وحسنه کم شی چې شریعت جایز کړی یا داغه تحسین کړي خاصه نه و معنی بیا نور مفسرین په شرح کې کړي دا خفاجی و غیره هغه وی ما وحسنه مطلب دا چې داغه تحسین کړي یعنی پاغه د ثواب وعده کړی هغه له ثواب څخه کړی وعده کړی چې ثواب به پیدا کوم نو اوس دغه تصویر کې چې صالح ویل کیږي نو فرایض الله تعالی تحسین کړی دی چې ثواب به در کوم د سننو تحسین کړی چې ثواب به در کوم د مستحبات تحسین کړی چې ثواب به در کوم صحیح شو نو بس صالح من العمل څه شو ما وافق الشرع ځکه مونږ وایو چې خمانه دار عمل کوي نیکو نو نیک سره نیک خو بیا دلته کې خلک راشي د ځان نه اعمال جوړ کی وي یو لسمه د عبد القادر جیلانی په نوم باندې مونږ چې کو دا نیک کار دی وای کنه وای لکه هغه غیت نیک کار وای نو بیا به ته هغه معنی باندې صحیح نه رسیږي نو هغه د بیزاوی معنی راواله وعمل الصالحات کې عامل الصالحات عمل کوي موافق د شرع موافق د شرع با سلک اوس ګورا په شریعت کې در لدا یو لسم شته کې نشته دی نشته دی د ځان نه جوړ کړی دا شری نوم وته ورکه بس دا شو دا دغه دا عمل صالح نه دی او په دند کنه دا عمل صالح د پیجندلو معیار تا دا کړو اوس ته ویني کنه چې خلک لګیا دي عدالتونه ته وی لکه دا عدالتونه دي عدالتونه نه دي دا خدای باندې دي کې عدل چرته دي کې عدل شته ما توریدی رحمه الله زموږ د عقاید امام دی هغه وی من قال لامراء زماننا چا چې اوی بادشاہانو زمونږ د زمانه تا چې دوی سدي انهم عادلون چې دا سدي چې دا یا اهل عدل دا اهل عدل دوی فقد کفر دا سړی څه شو کافر شو الله دې ساتيقه پوښوي وای دا سړی کافر شو الان کې هغه په زمانه د بنو عباس کې په زمانه د چا کې خلافت د بنو امیه اول دو دغه دي کنه خلافت راشده ده خلافت راشده پسې خلافت د بنو امیه و دي بیا په خلافت د بنو عباس دی د بنو عباس په دور کې هغه کې چا دی تعادلان وی کافر کی پوه شو کنه او سراج د موږ د زمانه دې ته بسوای او ای تاسو ته انصاف بر وخت ملاوي قبایل ته اوس انصاف ورکړي پس چې باندې ورکړي چې دې ته موږ عدالتي واک وې راغزو چې دې ته په وخت انصاف ملاوي چې دې ته انصاف ویل وای د خدای باندې په خپل ایمان سوچو پوه شو کنه په دې کافر کیږي دا سدي دا به مونږ وګورو چې دا صالحات دي کنه دي موافق د شرع دي کنه دي دا موافق د شرع نه دا نه عدل دی او نه انصاف دی حتی چې هغه حدیث چې خلکو وی چې ولدت فی زمن الملک العادل وای نبی علیہ السلام فرمایي چې د عادل بادشاہ په زمانه کې پیدا شوم عادل بادشاہ سو کو وای نو شیروان نو شیروان د ایران بادشاہ عادل هغه زمانہ کې یو قسم دا انصاف پې کونه هغه ته عادل بادشاہ وای نبی علیہ السلام دا په زمانہ کې پیدا شوی دی نو وای دا ولید ته هغه حدیث باندې علما وای دا حدیث موضوعی دی حدیث سره موضوعی دی نو وضع اسباب په ذکر کوي په سند کې سند ولا وضعی کې بیا غي پسې وای متنن موضوعي دي ما کتنی محدثینو ته لیکلي دي دا متنن موضوعي دي ولی وای ځکه چې نبی علیہ السلام کافر ته عادل نه وای ک نور هر څنګه شي هغه فیصله په شرکی قانون کوي او ان الشرک لظلم عظیم شرک خلوی ظلم دی عدل نه دی انصاف پکې نشته لري ها وعمل الصالحات عمل کوي موافق د شرع نو بشر دغه بشر دغه سره هغه مفعول بی هغه دوی مفعول سره او دوی مفعول دار ان لهم بان لهم با مقدر ده هغه تفسیر داري بان لهم چې یقینا دوی خاص دوی د پاره جنات باغونه دي جنات جمع جنتون جنت په اصل کې هغه ونی ته ویل کیږي ګوره په عربی کو ته جنه وای امو ته غاڼه ونه وای پوښ کنه غاڼه جن پوښ کنه نو جانا او غاڼه بس تقریبا سره برابرۍ هر ورو خدای مونږ دالګه دغه نو دا جنه هغه ولې ته وای چې هغه غاڼه وی لاندې ځمکه پټه کړی وي ښا بیا جنت چې کوم دنو باغ ته ویل کیږي په دنیوي باغ ته ویل کیږي ایا ود احدکم ان تکون له جنته من نخیل و اعنب ها تاسو کې یو کس دا خوښي چې دا باغ شي دی بقره کې براشي ښا او وضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين بیان کې دوی ته مثال دا غدو سړو چې یو کس ته پکې ما دوه باغونه ورکړو هغه دوه باغونه سورته کهف کې راځي د دنیا باغ تم جنت کله ویل کېږي حدیقه ته ویل کېږي ها او بیا باغ هغه باغ چې پای کې هر قسم سيزونه موجود دي هغه باندې بیا جنت اطلاق کیږي ها ان لهم جنات خلال اخرت غدي چې د دوی لپاره به جنات باغونه وي تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې دو لاندې د ونو د هغې نه نهرونه نهرونه قران کریم چې نهر ذکر کوي کنه نو اطلاق په سبانه کوي په سین باندې کوي ګوره ها په سبانه کوي په سین باندې کوي چې سیندونه وای سین ته قران نهر وای یو مونږ تاسو نهر دی نو د ارچا د خپل دغه مطابق هغه د الله کلام دغه نهر ډیر غټ استعمالي او سمندر ته بیا بحر وای سمندر ته سوی بحر وای ښا کتا ست په توربیلی ډیم ته ورغلی کنه توربیلی ډیم ته غړ غړ باندې دا لیکلی دي کنه بند باندې پاسه لیکلی وسخر لكم الانهار پوه شئ بعض علما وی والله را مونږ داسې الته اوریدل دي پته نشته زموږ یاداش نه خبره بار ده وای دا ته پس وخت کله دی وبو کرا غیر خدا خو د ایشیا غټ ډیم نه کنه نو دا هغه غرونه هم خوځول دي کنه سو وخت هغه غرونه به خوځول نو دا باندې خوځول دا باندې خو بیا د خور دا خو بیا ورانه دوه خطرې و وای بیا وته علماء ترال چې سره سو هغه انجنیران نو وی ورختا وی چې دا یاد کیږي کوي وسخر لكم الانهار وجدا کوي کله ودری دم والله عالم دا قصه کیږي خو به هر حال دغه ته ویل کیږي تجری من تحت الانهار بېږي لاندې د ونو دا غینه ولی یا انهار نهرونه سندونه بېږي خج یو جنات تجری من تحت الانهار په من تحت الانهار کې دا سوال راځي چې لکه چې د جنت د باغ لاندې نهر وي کنه نو دا خو ما ته ډیره ګرانه دا غینه فائدہ حاصله ول فائدہ حاصله ول دی وجنه علماء چې نه نه دلته کې دا من تحت اشجار الانهار دی د دې د ونو د لاندې به یم دی ونو سره خوا کې یا من تحت قصورها الانهار و د دغه نه لاندې سینوم دی د بنگلو نه لاندې ښا د بنگلو نه لاندې او د لاندې معنی هغه نه ده قران کریم کله تحت ذکر کوي خو تحت نږدې ته وایي سو څه ته وایي نږدې والی ته کوم دغه استعمالي پس مه کله دغه بره طرف ته وایي دغه لاندې طرف ته پوه شو کنه نو دا کله د نږدې والی لپاره استعماليږي خدا نږدېواله بیا په جنتونو کې دوه قسمه دی یو د صحابه او جنت ته غډیر نږدې دي ایو زمونږ او تاسو جنتونه دی هغه کې مو سره نږدې دي خو لیکن لک په فاصله باندې دي د صحابه او غډیر نږدې دي سورته توبه کې براشيخه سورته توبه کې برازي یو لسمه سپاره راو باسي تاسو هم کوم آیات سو آیت نمبر سو دی ښا سورۃ توبه کې آیت نمبر سو ګورئ پیدا مکړو والسابقون الاولون دغه کنه هغه مخکینی وړاندې شوی ایمان تال اولون چې اولنی من المهاجرین د مهاجرون ول انصار او د انصار نو ولذنا کسان اتبعوهم چې تابع شوی دي د مهاجرین او انصارو به احسان په خې طریقې سره رضی الله عنهم الله د دین راضی دی ورضو عنه او دوی د الله ناراضی دي وګورئ دلته ټکی ته ګورئ نقطې ته اعد و اعد لهم تیار کړی دی لپاره جناتن باغونه تجری چې بهیږي با تحتها الانهار من پکشتا من پکشتا کې نشته لري من تحت الانهار نه تحتها الانهار دی دا انتهایی اتصال طرف ته اشاره ده چې بالکل متصل وي او د عام مؤمنانو وچې نه کې من تحت الانهار راځي ها هغه ډیر نږدې دی وي من تحتها الانهار لاندې د ونو داغې نه ولي او دا به یو ښه منظري ښه چې دلته بنګله ده مخې ته ونی دي د ونو په په دې منځ کې چې کوم دغه تاسو تیر شوی دی او دغه نهر تیر شوی دی نو دا دا منظر خون کوي کنه کوي دا ته هغه منظر دغه بیان کو تجری من تحت الانهار دا ونی بیا د اوچېدو خطر ونه نه نه ولیشته د خبي غم اوسېږي پوه شو کنه او کله ما رزقو منها هر کله چې ورکړې شي دوی ته رزقو په معنا د اعتو سره دی هر کله چې ورکړې شي دوی ته منها د دې جنت نه من ثمرات کما میوا خوشوي رزقا د پاره د خوراک دلته کې رزق اوس هغه هغه خوراک معنا شو هر ځای خپل خپل معنا هغه صحیح کیږي او راضی ښا قالو نو دوی وای هاذا الذی دا خو هغه هاذا الذی هاذا الرزق مثل الذی تقدیر بلګوي ګوره بیا بدر باندې اعتراض راځي چې هاذا الذی رزقنا من قبل دا هغه چې مونږ ته مخ کې راکړو چې نو هغه مخ کې راکړو خو دا خوړل دی هغه ته هاذا سره څنګه اشاره کیږي پوه شو کنه نو هاذا هاذا الرزق دا رزق چې دا هذه الثمرات دا میوه چې دا مثل الذي فمثل دا اغدا رزقنا من قبل چې مونږ تر دې نه مخکې را کړی شوی و دا خو د هغې غوندې به وي پوه شوي اوس و اتو به او ورکول به دوی ته د هر قسم میوي متشابها یو شانته پرنګ کې نه پخوان کې پخوان کې بني یو شانته پرنګ کې به یو شانتي اوس دا هاذا الذي رزقنا من قبل په دې کې کلام دی چې دا مونږ ته کله مخکې راکړل شوی و نو بعد وی دا په دنیا کې راکړل شوی و مخکې څنګه څه مطلب شو د دنیا امونه خیال مو دی د دنیا امونه د جنت امونه د دنیا د امونو پشان دی پرنګ کې د جنت کېلې د دنیا د کېلو پشان دی پرنګ کې دا مطلب خو په دې بیا سوال لازم چې لکه بعضې مؤمنانو به په دنیا کې دور ډېر میوي نه خوړلې دا خو دا دور دی توا چې د نیکونو د دور پختل دی وکا پوه شو هغه غریب بازار نه پیاز پیاز نه بغیر اخوا نور میوه نه پیژنده نو دا څه دي هغه نه دي هغه نه دي خوړلې دومره قسمه میوي نو بیا به څنګه چلی او ولی د دنیا په شان ورکه اول خدا سوال لکه ولی د دنیا په شان ورکه وای زکه د دې د پاره چې د الله قدرت ښکار شي یو دا چې د الله قدرت ښکار شي چې ګوره هغه د دنیا د میوه په شان د پرنګ کې خوندونه بیل بیل پوه شو کنه قدرت داسې دی خا اوس په دغه په دغه سوال راغی چې نه دا خو په دنیا کې نه پړل نه نو وای دا د جنت خبره ده دا د جنت خبره ده راجح قول دار ښا چې هاذا الذی دا خو هغه رزق ته رزقنا چې مونږ ته راکړی شوی من قبل مخکې د دینه مخکې د دینه په جنت کې اوس خوړو کنه یاره دا رزق مونږ جنت کې اوس خوړو خدا خبره چې کوي کنه نه دار دین نه کوي چې زړه راو ډک شوی دی خاطر سره چې دا خو نیو څه خوړو نه نه دا تعجبن کوي چې وای دا په جنت کې دومره ډیر دي مونږ ته بیا ملاویږي دا خو وختي ما دومره ډیر خوړو چې پوره تال می تش کړو اوس بیا راغی بیا بیا خورم پوه شو کنه بیا یو خورم دا بیا هم ملاویږي دې په دې باندې خوشاله شو لکه یو سړی چې ما کنه تا ته مثال کې تور پروس دی یو دوه ګلاب جامن درکړل کنه تا هغه وخوړل ته بیا یو سات کس راوړل ته ته چې لکه دا خو وخت ما ته راکړل دا سره لکه چې ډیر دی خوش راکاوا خوش د ماما کور د لاس منډه او راو باسه نو هغه سری هاذا الذی رزقنا من قبل دا معنا شو خاطی دا خو ډیر شلی دا تعال دغه وای خدا سرورن وای د خوشحالی د وجنه وای نه دا چې کنه زړی را ډک شوی دی دومره مال دی پکې خو په دې توجیه باندې یو سوال لازم هغه سوال دا دی چې خاطی په جنت ته دی اول لاړو نو دوی خو کله ما رزقو هر پیره چې ته خوراک ورکول شي نو دې دا وای چې هاذا الذی رزقنا من قبل دا خو مخکې ما خوړل پوه شو کنه نو دا اول ځل باندې چې د خوراک کو نو په اول ځل باندې دا خبره کوي چې هاذا الذي رزقنا من قبل جنت ولا خوراک په نو جنت خوراک سره به تشبیه نه صحیح کی نو عبد الله ابن سلام نه دغه روایت کړه جنت خوراک دی خو چې کنه او هغه جنت کې وا اول هغه د میه هغه دغه وی هغه جګر والا خوراک پکې کنه چې څنګه ویلا والله عالم او څه خوان کو بکې نو هغه به خوري بیا دا هغه ته نوې مستثنا لري په استثناء عقلی سره هغه ته مستثنا لري په استثناء عقلی سره خامخا دا ول دلته خارج دی بیا نو خوراکونه دا غیر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها او ورکول به شدوی ته دا یو شانتی فرنګ کی د پاره د اظهار د قدرت د الله یو مردا یا دغه خبره دا ده کنه چې دا پرنګ کې وته ځکه یو شانتی کوي چې بعض سړی داس نه کنه چې نوې خوراک ویني وای خوراک نه وای پوه شو کنه دا ما ته نه خوړل دا ما چرته نه دی خوړل نو هغه تبع ورته نکیږي نه وې ده کنه نو چې رنگ یو شان ویني نو را شروع بشي بل خو بیا چې خوان دګوري ولکه دا خو بدل خوان دی پوه شو و اتوبه متشابهه او ورکول بشي دوی تدا میوي یو شان ته پرنګ کې نه پخوان کې ولهم فیها ازواج مطهره او خاص دوی د پاره او فیها په دی باغونو کې ازواج او سړی خوراک او مکرډک شو او دغه هم د پکې سینم دی کورم خټیټ بنگله ملاو دا هر یو سہولت برابر دی کنه باغم پکې دی او پکې نهرم چلیږي او دا بهر ته میویم ولاړی دی او را قسمه قسم شیشې دی او شرابونه سکی نو دی و یاره واځي ژوند خدای کې فن نه کوي پوه شو کنه هاجی ها کې زړو شو نو دوی چې را وسو کو پکار دي نو ولهم فیها ازواج د دوی لپاره په دې جنت کې جوړی وي مطهراتن کې پاکي کړی شي وي پاکي کړی شي وي د څه شینا نو بعد وی د مرزونو نه حیز نفاس دغه څه کې نشته ښه صحیح شو د دې نه خلاص نور امراض به پکې نه وي دویم وای نه هر قسمه خلقن خلقن او او خلقتن درې واړه پاکي دي ښا پوه شو کنه په اخلاقو کې بم پاکي شوي اخلاقو کې به پاکي شوي دا صورت واقع وګورئ چې البته کې د اخلاق او پاکي د معلومه شي کنه صورت واقع کې برا شي خا ان شاء الله تعالی واقع رو بسی تر دو قسم حوری بی په جنت دو قسم خزی بی په جنت کې ښا دو قسم خزی یو قسم خزی په جنت کې سدي اغا دغه دی ښا دا حوری دي دویم قسم خزی په جنت کې کمی دي نو هغه دنیا والا دي نو مطهرتون هغه جنت والا هم پاکي دي او د دنیا والا دا هم څه دي دا هم پاکي کړی شوی خې صفا خو اخلاق والا خو خوی والا دا بچ کم دا بچ نه جوړ شوی نو هغه صورت ته راوستي ښا لکه دلته کې راځي خجی ان انشأناهن انشاء آیت نمبر 35 آیت نمبر 35 کې راځي ان انشأناهن انشاء یقینا موږ پیدا کړی موږ پیدا کو دی لرا انشاء ان په دویم دل پیدایش سره فجعلناهن او بغردو د دنیا والا خذ ابکارن باکری نو دا بسنګ چلی پوه شو سړی خزه مړوا مولا و تقریر کو چې دا په جنت کې د خزو سردار وي د خزو د حور سردار بیا غریب بنورم جړا له زور ورکو اخیرو ته مولا تسلی ورکړي چې لکه مخه پکې خیر د خزه د هر چا امریکي کو ته دومره جړا کوي چې نه مولي ته پدې نه جاړم تا وی چې دا به جنت کې بیا سردار دی خو دنیا کې تنگ راغلی پوه شو جنت کې بیا دای ناغه تعالی تعالی وي نه نه فجعلناهن ابکارا عربا اترابا نه دا بل پیدایش وی هغه بل پیدایش کې بل دوی سوي ترتیب بیا بدل وی ښا ولهم فیها ازواج خاص دوی لپاره په جنتونو کې ازواج بیبیان بی مطهره او خی پاک کړي شوی بی خی پاک کړي شوی بی وهم فیها خالدون او او وهم او دام جنت یان چې دي او هم دوی په دې جنت فیا په دې جنتونو کې خالدون همیشه بی همیشه به وتل را وتل نشته چې څوک د پتراهي چې لکه وزه د کورنا پوښوي نو د دې کورنا وتل نشته دا سالورم چې پوښي یاره اوس دا دومره خسته باغ او خزا او دا او دا ملاو شو نو دا نه چې بلل مته څوک باسي وي نه نه وتل نشته دا سبیل ملک نه لري پوښ جنت دی همیشه به پکې پروت چې سخري سسکی او څنګه طریقه بیا پکې تاسو خره دا پکې سالورم بشارت ورکو نو د مکان څلور واړه شرایط پکې څه شو هغه د بشارت برابر شو همیشواله دغه پکې شته مکان پکې شته دی خوراک پکې شته دی خزب ملګری پکې شته دی او خلود همیشواله پکې شته دی خلود چې په قران کې راشي په معنا د همیشوالی سره راځي په باب د جنت کې هم او په باب د جهنم کې هم جنت په باره کې 28 پیری خلود راغلي دي د جهنم په باره کې 29 پیری راغلي دي ټول په معنا د همیشوالي سره صرف د سورت نساء نه غیر سورت نساء کې چې د قاتل په باب کې کوم راځي هغه د مکس طویل په معنی سره دی و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها نو دې به همیشه په جهنم کې بالکل باندې راوځي نه چې مسلمانی جنت جنت راوځي با خو لیکن هغه راوتل به څنګه هغه مطلب یو ډیر اوږده زمانه اوږده زمانه مونږ چې څوک دنیا کې څوک په اوږده زمانه قید شي هغه ته سوایو عمر قید دی پلانې عمر قید شو عمر قید خو بیا یو ساسوار لس کال یا 15 کال بعد راوځي خو لیکن دا معنی چې مطلب ډیر اوږده زمانه ده دک شان دی په جهنم کې دي او جنت کې سره جنت کې خلود همیشواله همیشه ده ختمي نه د معتزله او هغه قول لاړو چپشو چې هغه ویل چې مطلب دا چې جنت په یو وخت خالی شي او جهنم بس په یو وخت کې خالی شي دا بالکل دا ځان خبرې دي وای وهم فیا خالدون همیشه به دي په دې جنت کې ښا نو دا بشارت ورکه پس ته تخویف نه څنګه چل د وقفې ټیم لګل شوی دا وقفه